لمنه باب آیت نمبر 33 پورې وو او دې کې بنیادی مسله هغه د رسالت بیان ده اوس د دې آیت مبارکه نه چې د سورته قلم آیت نمبر 34 ته دویم باب به تر اخر د سورته پوری او د دې باب بنیادی عنوان چې د نو هغه تخویف او بشارت ته رد به په داوی د کافرانو او داوی داوا چې مسلمانان او کافر برابر دي الله ما مطالبه کوي د کافرانو نه د دوو دلایلو املکم او بیا آیت نمبر 44 نو واخلا تر آیت نمبر 49 پورې تسلی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ورسره با تخویف وی آیت نمبر 44 نه آیت نمبر 49 پوری مخکنی باب اخر کې الله تخویف ور کړو کافرانو ته او مشرکانو ته اخر کې الله فرمایلی کذالک العذاب ولا عذاب الاخرت اکبر لو كانوا يعلمون اوس دې آیت کې الله متقینو له اجمالی بشارت ورکې په دریو طریقو اول دا چې الله کې ته متقین وي دا لوی اعزاز دی دین دا چې اند ربهم پنیز د رب ددو او دریم دا جنت النعیم دا درې طریقې الله دی بشارت ذکر کړي ان للمتقین دا یو لوی داو د دوم او دا برابرواله چونو په اعتبار د عاقبت خو چې کافرانو به وی چې د مسلمانانو او د کافرانو په عاقبت کې فرق نشته دی اول به خو انکار کو چې قیامت به نه قائم کیږي ها کې چرته قیامت قائم شو یقینا مال بوي هغه سره خو خوشحالي الله رب العزت ددو دغه باطل قیاس تردید کړي چې دو امور د آخرت چې قیاس کوي په امور د دنیا باندې چې دنیا کې زمون حال قدې په آخرت کې به زمون حال مخي الله فرمای افنا جعل المسلمین کالمجرمین امام شوکانی رحمه الله لکی فتح القدیر کی چې استفهام انکاری دی خان حمزه چې نو دا د استفهام انکار د پاره دم انکار کی الله چې موږ دا څه نه کوو چې موږ مسلمانان په شان د مجرمانو په شان د کافرانو وګرځو دیوانی سورته سواد آیت نمبر 28 لیکم او سورته جاسیه آیت نمبر 21 آیا وګرځو موږ مسلمانان کل مجرمین په شان د کافرانو مجرمین نمرات کامل مجرمان دي چاو کفر دی مالکم کیف تحکمون د مالکم کی مطالبه دلیل ده چې تاسو سره څه دلیل دی دلیل ماغه دلیل چې هغه د عقل مطابق وي چې هغه ته دلیل عقلی ویل کېږي او الله مطالبه چې کینو په طریقه د زجر کې مالکم صدلیل دیتا سره کافرانو کیف کوم زجر دین چې څنګه فیصله کوي تاسو په دنیا کې دلته هم استفهام دی ام لکم کتابون نو دې استفهام کې چې د نفي د دلیل نقلی مانا دا چې تاسو سره کتاب نشته په شان د کتاب د قران چې هغه معنی تاسو خپل داوا ثابت کړئ مسلمانانو سره خو کتاب دی مسلمانانو سره هو قران دی چې باغی من یا خپل او خپل دعوه ثابتې چې مسلمانان به جنت ته ځي او سره دلیل شته تاسو سره څه دلیل دی ام لکم کتابن آیشتره تاسو سره کتاب فيه تدرسون چاہے کتاب دا د دې خبرو درس ور کوي چې مسلمانان او کافر برابر دي ان لکم فیه لما تخیرون دا ان نشده محلا منصوب دی او دا مفعول به دی لپاره د تدرسون او ان مکسوره الحمزه په دې لري چې ورپسې لکم لام راغلي دي نا لما تخير من لام راغلي دي او دین دا چې دا مقوله د یقولون ده محلن منصوب دی ولیکن دا مقوله ده تدرسون ثم تقولون ان لكم فيه لما تخيرون بیا تاسو دا خبره کوي چې یقینا وی با تاسو د پاره فيه په دې کتاب کې لما ها خبره چې تاسو خو خوي مراد دین شرکیات دي کفریات دي او اقوال باطل دي چې تاسو کوم خبرې دخلو دي دا به تاسو خو خوي او کوي به ام لکم ایمان علینا بانغتن الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون دام زجر دې په طریقه د استفهام آیا تاسو د پارشته نه قسمونه ایمان جمع د یمین دم هغه قسم ته لیکيږي چې پای کې لوزو مې خام آیا تاسو د پاري لوزونه دي هغه لوزونه د الله د طرف نه دي چې دا غي پورا کول موږ باندې لازم وي اے کافرو چې تاسو سوې نوم باغ کو ام لکم عشت دے تاسو د پاره قسمونه علینا په موږ باندې بالغتون رسیدونکې بالغتون معنا خپ مضبوطه سره هغه قسمونه مونږ تر رسیدلی په توري مثال چاغه بهودنی الی یوم القیامت چې مونږ باندې عمل تر قیامت پورې باغی لازم وي دا الی یوم القیامت بالغه سره نه متعلق بلکې دې متعلق چې هغه فعل محذوف دی چې موږ باندې لازم وي تر قیامت پورې عمل کول پاږي ان لکم لما تحکمون چې یقینا وی باتانو زپاره ضرور هغه چې تاسو به فیصله کوئ عجیب خبره فیصله خو هغه دا چې اسمان نه راغلی چې الله یو دی دا خو تاسو خبرې دي چې تاسو وایئ چې دا معبودان الله سره شریک دي ذالک کی اشاره یا خودی تدا چې دوی به چې مسلمانان او کافران برابر دي دا داوا به کول پدې څوک ضامن دي پدې څوک ذمہوار دي یا ذالک کی اشاره شرک تدم چې دا داوا د شرک مشرکان کینو پدې باندې څوک ذمہوار دي او دی یوم کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې فلیاتو هغه سره متعلق دي فلیاتو یوم یکشفون نو دوی هغه شریکان په هغه ورځ باندې الله ته پیش کی چې په کوم ورځ پنده ښکار شي او یا چې د اوس کور مقدر دی اذکر یوم یکشف یاد کا غرض یکشفو چې لري بکړې شان ساکن د پندای د الله نام مضاف الیه حذف دی ان ساکن ان ساکن الرحمن یا انساق الله مختلف توجیهات مفسرین لیکي یو توجیه دا چې مراد دې نور د الله دی ان دیدار د الله می اگر چې د الله پندې نه با پردل لیکل شي او مراد دې نه د الله دیدار دی هغه حدیث کې راځي صاحب کرام تپوس کړو چې یا رسول الله مونږ به پرز د قیامت خپل رب ګورو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ها تاسو د خپل رب ګورئ او دا چې بکتل وی لکه تاسو نر ته ګورئ او ریز نه نار چاته نرخ کاریږي کنه نو دا شان دي تاسو په پرز د قیامت خپل رب کاری سه اشتباه منی په کتو کې دا حدیث د بخاری او د مسلم دی نو ان ساکه نمراد دیدار د الله دی دیم قول د عبد الله ابن عباس ته فرمایي چې ساکه نمراد hebat دې د غیر ازین سات نه مراد هو یوم کرب و شدت چې دا سخته ورځ ده عبد الله بن مسعود فرمایي چې مراد دې نام ری عظیم دی ويدعون او دوب او دوب بر لکه دې شي له سجود سجدي دا فلا استطيعون دوب طاقت نه لري بخاری اور مسلم کی روایت تے دا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوس گم نہ مات واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یکشف ربنا عن ساقهم او د دوم ناګانې به بالکل برابر وي دا به سجدو والے ښه لیکن څه کسان به داسې چاو به طاقت کوي مهنت به کوي چې سجده وکړي لیکن دا هم لاګانې به بالکل نه غشي د تختې په شان بشي داو طاقت بنی چې سجده وکړي هم دا ها خلک دې چې دوی په دنیا کې وام دریا او د دکلاوی د پاره سجده لګولې ښه فلا یستطيعون مفسرین لیکي چې مراد دینه کافران دي یو قول دا دی او دویم قول دا چې فلا استتیون نه مراد هغه مؤمنان دي چې هغه په دنیا کې موز نه کوم او دریم قول دا چې مراد دې نه هغه مؤمنان دي چې موز به کو خو جمع سره به نه کو ځان نه به کو او پټکړي به وي دول را ذلت خاشیتن مراد دینه ذلت ته وانا دا لکه څنګه دو په دنیا کې د الله د دین نه انکار کو مخړو اعتراض کو دا سه په پرز د قیامتم اعتراض کوي او ذلت النمرات چې دیم په دنیا کې چونکی زمان نبی د کافرانو په معاملې کې ته پریشان کېږم زیم زبدو سره مقابله کوم فزرنی یوم یکذب په دې معاملې کې زمان نبی ته پریشان کېږم فکر من کېږم ته زیم زبدو سره مقابله کوم فزرنی پریک دما ومن یکذب او هغه سره او هغه سره چې دروغجن غني به هاذ الحدیث دا قران دا سره ما تاواله کا چې تکذیب کوي د قران زبدل سزا ورکوم لیکن سزا چې کوم زما چې کوم سزا ده نو هغه استدراج وي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون خامخا وبنس وبنس مونږ دوم په دمه دمه سنستدرجهم دا هم ضمیر من ته راځي دي ځکه هغه من چې په اعتبار د معنا جمع په دا وجه هم ضمیر ورته راځي کوم او بیا سنستدرجهم چې دا درج مصدر دی درج اصل کې ویل کېږي چې ته کاغذ یا کپڑا لپیټیا کای په دمه دمه او خو په دمه دمه غټه کپڑا یا غټ کاغذ چې دین هغه لپیټیا شي بن شي دته استدراج ویل کیږي معنا دا چې زه به دو په دمه د منی سم دا کافر مال بور لور کم دولت بور لور کم د دنیا په خوشحالو به خوشاله کم رزق بور لوافر ور کوم اخر دا چې بیا به ونیو په دې معنی یو څو تاییدات تاسو ته پیش کوم یو سورته انعام وګورئ آیت نمبر 44 سورته انعام سورته انعام هم سپارم آیت نمبر 44 فلما نسو ما ذکرو به هر کلا چې ير کدو هغه قران چې نصیحت کې دې شدو تا پاګې فتحنا عليهم ابواب كل شيء دې ته استدراج ویل کېږي نو پرانستې مونږ په دوه معنی دروازې د هر شي هر نعمت تفسیر جلالین لیکي من کل ابواب کل شین استدراجا لهم اصل مقصد دا ہے چې موږ دوی په دمه دمونیو حتا اذا فرحو تر دې چې دوی خوشاله شلم بما اوتو با نعمتونو چې کوم نعمتونه دوی تور کړی شي اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون آل عمران سرلمه سي بارام آیت نمبر 178 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ګمان دې نه کیا کسان چې کفر کړي دي چې یقینا زمون مهلت ورکول دولا دا به بهتر وي چرته لانفسهم دود نفسونو د پاره نامو چې دولا مهلت ورکو نو دا استدراج دی انما نمدهم به هغه چې موږ ورکو دوله ممال و بنین مال دی او بنین اولاد نصاری علوم فی الخيرات مقصد زموږ دا چې موږ دوله په جلته ورکوم د دنیا نعمتونه بل شورون بلکې دوی پیګینه دا هم استدراج دی خان په دمه دمنی ول دلته کې الله فرمای سنستدرجهم دا کافر به موږ نیو په دمه دمه من حيث په داسې طریقه لا علمون چې دوی ته وپتنی هم لهم امونګه مولت ورکو دوله دې مقصد د پاره چې دوی غافل شي او په دغه غفلت کې په عذاب راشي ان کید یقینا زمانی ول چې د متینون ډیر مضبوط دي مفسرین د دې آیتونو په تفسیر کې لیکي چې چرته یو مسلمان ګناه کوي او د ګناه نرستو په دمانه سره مصیبت راشي به تور سزا نو دغه سزا په وجه باندې دتا الله موقع ور کوي د توبه ور کولو چې توبه وباسه لیکن که د ګناه کول نرستو په دمه نعمت راغې نعمت دا اندیشه په کار دا چې اسنه چې دا چرته مهلت وي الله تعالی مهلت ورکړي اسنه چې دا استدراج وي آیا ته غواړې زما نبی دون اجرن سے عوض بدله دو قران نو دو د وجه د تاوان نه دران شي وی دي چې دوه هغه عوض د قران چې دی هغه دا کول نشي دلیل په خبره باندې چې دایله پکار ده چې اجرت نه غواړي خو ځکه په دې اجرت سره د آخرت ثواب ضایع کیږي دای د قران چې دینو خالص د الله د رضا لپاره دی د الله کتاب خلکو ته رسي معاوضه دې نه طلب کوي امندهم الغیب فهم یكتبون دام دی یو عذر جواب دی چې مون قران په دین اورو چې زمون خواته وحي ناراضي چې مونږه هغه د قران په شکل کې لیکو نو زمون خواته وحي راځي الله فرمای امین دهم الغیب آیا دوسر وحی ده دا اوس تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې زمان نبی د مشرکانو په اذیت باندې صبر کو فصبر فصب صبر کوا له حکم ربک دا لام اجلیه ده او حکم نه مراد چې مشرکان له مهلت ورکولی زمان نبی صبر کوا د وجه د حکم د رب ستانه او حکم دا چې الله دې مشرکانو له مهلت ورکړي په زمانه د مهلت کې تصبر کوان قریب ستا دشمن به تباشي یا حکم نه مراد تبلیغ دی خان حکم نه مراد تبلیغ دی صبر کوا وجا د حکم در رب خپل چې تبلیغ کوا د الله دین خلقو ته رسوام چې کم خلق منن کېدل او تا د الله کتاب رسوم ادرمه توجیه دا چې لام په معنا د اله ده فصبر الى حکم ربک نو حکم نه مراد بیا نصرت ته فتح د مکه ده تر دې پوري چې مکه فتح شي ولا تکن او مکه ګام کصاحب الحوت پشان د میوالام وهب بن منبه فرمایي چې مراد د دین یونس ابن متا ده الله کریم ډیر پیغمبران را لګیلي دي همالو پیغمبرانو باندې ابتلاګان ډیر راغلي وي پای کې یو یونس علیه الصلاۃ والسلام نه الله رب العزت د نینوا علاقې د پاره لګلو چې هغه د الله دین ورسوه او بیا اجتهاد وکم الله ورته فرمایل چې تاسو قوم باندې عذاب راتلون کې دي نو اجتهاد وکړو چې قانون دی چې قوم باندې عذاب راځي نو دا قوم نه پیغمبر وزي اجتهاد وکړو دا غلا کې نو وته الله د مې په خېټه کې بند کو دا اجتهاد د یونس علی السلام په دی وته یونس علی السلام ته یو نیکی ملاو شو ولا تکن پس مکیګه ته که صاحب الحوت په شان د مئی والا هغه به صبرې کړي وخم پکار دا چې هغه صبر کړي انتظار کړي په دا نو جام مظهری لیکین چې د یونس علیه السلام نوم چې دین هغه اول عزم انبیاو کرامو کې خان د به صبرې بوجه اذن ادا کله چې هغه आवाज وکړو او هو مخزوم او حال دا چې د غم نډکو مخزوم یا خدا معنا کظم ویل کېږي بندوالي ته ډیر غم پر اغلی دا غم پوج باندې دا خپل بندي چاته شکایت هم نشي کولای خان داسې پریشانی او یا چې دینو قسم په معنی محبوس دی مخزوم په معنی محبوس بند کړی شو او اذن ادا دلیل دې په دې خبره چې هر نبی په پریشانه کې الله تعالی आवाज کړی دی او نعمتون چې دینو فاعل مؤنث غیر حقيقي دی او هو زمير چې په درمیان کې فاصله هم راغلي ده تدارکه په دا هو چې فعل مذکر ویل دي او یا چې دینو تدارکه فعل مضارع ده او یو تا چې دینو حذف ده لولا ان تتدارکه بیا په دې صورت کې چې د تدارکه مؤنث ته نعمتونو مؤنث ته لولا ان تدارکه کچته نه رسیدلې د تانعمتون نعمت من ربه د جانب د رب د دنام لنو بذا بالعرار علماء لیکي چې نعمت من ربه نه مراد رحمت ته رحمت سو اجابت د دوام چې الله رب العزت دا دعا قبول کړ او یا نعمت من ربه نه مراد نبوت ته او قبل اول داغه د توبه او توبه چې ور هغه د خلاف یو را کار نه وخه د کامبیا معصوم وي لنو بزام نو خامخا غرزو نشوي بده بلا رای په کلاو میدان کې وهو مضموم او حال دا چې په سبب دته اجتبا ملاو شو الله غرق فجتبا هو غرق هغه رب هو رب دا فجاله نو وی ګرځو من الصالحین د نیکانو خلقنا علماء لیکي چې دلته کې اجتبا نه مراد د نبوت اجتبا نه ده ځکه نبوت هغه ته مخکې نه ملاو شو مراد د دینه چې دی ورکول دی وਹੀ د پاره دوباره وਹੀ شروع شو تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې زما نبی د کافرانو د سترګو نه ته محفوظ یې خم ځکه کافرانو به کوشش کوو چې مونږه محمد باندې نظر ولګو الله دا غبد نظر نه محفوظ کړه بیا ابن کثیر روایت نقل کوي دلته کې چې کافرانو یو تن راوختیو چې هغه مشهور په نظر لګولو کې مقصد دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه نظر ولګین الله د آیتونو راولېګل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه چې ته محفوظ یې خان وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او یقینا نږدې دا چې هغه کسان چې کفر کړي دي لا یزلقونکم په معنا د نظر لګولو چې مصیبت ورسې تا تا بیا ابصارهم پستر غو خپلو یو معنا ده باندې نظر لګولو او یا لا یذلقون کا مراد دین ارتاول لی چې تا ارتاو کی بیا مشهور اقوال پدې کې دوه دي خان یو قول لای چې لا یذلقون کا بی ابصارهم دا کنایه ده د شدت عداوت نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدرس د قران کوو دا الله کتاب به خلکو تر رسو نو کافرانو بام په ډکو ډکو سترګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قتل او دې مقصد د باره چې پیغمبر باندې روب واچي او پیغمبر چې دعوت د قران نه کینی خان او درس د قران پریږدي دا بیا محاوره ده لکه عرب وی فلان النظر الیا یکاد یسرعنی افلان کې ما ته قتل قتل قریب وا چې زی غرزولې وي دا قول چې ابن قتيبه پسند کړي او دیم قول نه چې لا یذلقونک بابصارهم مراد د دې نظر لګولني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبار بار ګوري او نظر ولګي او درس قران پریک دی او دې بیمار شي نو د دین بیا دا خبره ثابت دیږي چې نظر لګیدل حق دی خل لکه بخاری کی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العين حق نظر لګیدل حق دی او ابن ماجه کی روایت دی رسول الله فرمایي العين حق او یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل اولاد تم حکم کړو چې لا تدخلوا من باب واحد په یو دروازه مو داخلي گئے بلکې په ډیرو دروازو داخل شئ اصل مقصد دا چې اسنه چې پتا سمانی نظر ولګي معلومیږي چې نظر لګیدل حق دي خو او بیا علم طب چې دینو دا غینم د دې خبرې ثبوت کیږي چې د عائن چې د نظر سره جراثیم دا په معین باندې ولګي دا غ جراثیم په وجه باندې هغه بیا نه جوړ شي هغه بیا بیمار شي خو دې ته بیا نظر بد ویل کیږي خو نظر لګي دا غ علاج چې د شرعن دوه طریقې دي فقها لیکي خپل کتابونو کې مفسرین هم لیکي رومنه طریقه چې د نوغه ته دم ویل کی رقیه دم چود معوذتین ویل اخیری دو سورتونه ویل لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي استعیذ بالله فین العین حق پناه غواړي د الله نازک نظر لګیدل چې دینو دا حق دي اخیری دو سورتونه ویل هغه سره چې دینو اجراسیم د بدن نه ووزي د دین علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دی پای کوم الفاظ د دم شته دي لکه مسند احمد کی روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دم اچاو دا الفاظ به وی چې بسم الله ارقیک من کل شیء یوزیک من کل حاسد وعین الله یشفیک دا الله په نوم پتا ته مچوم من کل شیء یوزیک دا هر هغه ذره شینا چې تعالی ازیت درکې من کل حاسد وعین د هر حاسد نه او دغه رنګ د هر نظر بد نه الله یشفیک الله بتانه شفا درکې دا یو طریقه ده د نظر بد نه د علاج چهر کلا یو تن ما نظر ولګي دا الفاظ ویل پکاري او دیمه طریقه د علاج اعلی حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ته چې کله ما یو تن نظر لګو په بل باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با عائن ته حکم کو عائن چې چا نظر لګیدل دی او چا من چې نظر ولګي نو هغه ته معین ویل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما حکم کو عائن ته چاغه دی غسل کی هغه دی او د سکی او بیا فیتوزعو او یغسل منه المعين او دس کیو کی یاد علم بولی شي پاغي باندې چې چا من نظر لګیدل یا ابو داود کی روایت دی او صحابي دی هغه ته سهل ابن حنیف ویل کیږي رضی الله تعالی عنہ غسل کاو عامر بن ربيعه او کتر دته په نظر ولګید نبی کریم صلی الله علیه وسلم عامر ته حکم وکړ چې او د سکم او بیا غو په داو داس چې دینو دا په لوخي کې جمع کا او بیا غو په چې دینو هغه په سهل باندې واړه وای دې سره هغه خوشوخه هغه اثرات نظر چې نو هغه لاړل داغه نرسته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبیا مجنون وی ساحر به وی شاعر به وی اورنګ اورنګ تو متونه به پلګول او سورۃ هجر کې تیر شلو مخامخ به ورته یا ای الذین ذل علیه ذکر انک لمجنون مخامخ به ورته هو زمير چې دینو قران تراجه دي او نه دا قران مگر نصیحت دی لپاره د عالمینو عالمین نمرات جنات او انسانان دي او دویم احتمال دا چې هو زمير پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراجه دنده بیا صداقت د رسول شو او ذکرون کې چې حمل مبالغتن دی لکه زید عدل ویل کی یا ذکر المصدر دې په معنا د فاعل وما هو الا ذاکر هو زمير نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراجی شنو ذکر په معنا د ذاکرون دې او عالمین مراد جنات او انسانان دي امتیازات د صورت دې صورت کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه او من یو کړ د مداهنت نه او اوصاف الله د جنتیانو ذکر کړم او د صاحب الحوت تذکرہ یونس علیہ السلام او په اخر کې الله د نظر په تذکرہ وکړه او دې کې مدني آیتونه نشته دي د سورته ملک نه رسته نازل شوه د 78 نمبر سورته ته او تمام سورته محکم ده منسوخ آیتونه پکې نشته دي مخکنی سورته سره رابط یو سو وجوه ده اول دا چې مخکنی صورت کې اثبات د توحید او اثبات د رسالت وو اوس په دې صورت کې الله منکرین لا تخفیف ورکړي دویم دا چې مخکنی صورت کې اثبات د قیامت چې اجمالا نو دې صورت کې اوس تفصیلا دی بلنا چې مخکنی صورت کې الله یو نمونه ذکر کړه په تخفیف دنیوي باندې چاغه نمونه وا د باغ والو اوس په دې صورت کې الله رب العزت پنځه نمونه به ذکر کړي عادیان سمودیان قوم د نوح علی السلام فرعونیان او قوم د لوط علی السلام بیا داوود صورت چې بیا تخویف للمنکرین بیتیان القیامت تخویف به بیانې کې منکرین او تا بیتیان د قیامت او عظمت شان په بیانې کې د قیامت او دعوت توحید بیا آیت نمبر 52 کې او دا رنګ رد د شرک په نوم بکی آیت نمبر 49 کې بیا خلاصه د صورت صورت کې دوه رکو غانې دي او باون آیاتونه دي او دو سوچي د کلماتو تعداد ده او 1480 د حروف تعداد ده بیا ابتدایي درې آیاتونو کې آیت نمبر 1 2 3 کې هیبت د قیامت الله ذکر کین عظمت شان د قیامت بیا ما تخویب دنیوی بیانېږي باغې باندې باندې به تور نمونام د پنځو قومونو تذکرہ وکړي اجمالاً آیت نمبر 4 نه تر آیت نمبر 12 پورې بیا بیانې کی تخفیف اخروی تفصیلا او دې کې الله درې حالات ذکر کړي اول حالت چې دین هغه ته لګي حالت د فنام او ابتدایي حالت د قیامت آیت نمبر 13 نو اخلاق نمبر 18 پورې دویم حال کې الله تقسیم کوي د قیامت والو اصحاب الیمین او اصحاب الشمال او د دوی جزاء الله ذکر کوي آیت نمبر 19 نواخله تر آیت نمبر 32 پورې بیا بیانې کی صداقت د کتاب او صداقت د رسول آیت نمبر 38 نو اخره تر آیت نمبر 51 پورې بیا وبون کې بیانې کی دعوت توحید الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة اثبات د قیامت الله کوي هیبت د قیامت الله ذکر کوي عظمت شان د قیامت الله ذکر کوي په دا وجه دوی میات کې استفهام دی خان ملحق الحق حق ویلې کیږي یقیني آفت راتلون کې واقعي خبره ده چې قیامت یقیني آفت دی لپاره د کافرانو او دیم دا حق ورته په دې ویل کېږي چې کافرو په کې شک کوو نو قیامت پر اتلو کې شک نه دی بکار اجمالی تکذیب الله ذکر کوي د دوه قومونو سمودیان او عادیان تکذیب کړي او سمودیانو او عادیانو بالقارعاتین د ټنګون کی رز اریان هغه رضی ته لیکيږي چې زله به ټکې دلته ګور بیا اسم ظاهر ذکر کونو می ولا بدل کو کني پکار دا چې الله ویلې کذب سمود وعدم بالحقته حق ویل پکارو مخکې اجمال نو تفصیل لې سمود نه مراد قوم د صالح علی السلام دی فاهلكو نو هلاک کړشلم بتواغیتین په سبب د سرکشاین او سرکشی کړي و نو په دې صورت کې چې دا طاغیتی چې دی نو دا د عافیتی په شان مصدر دی د طغیان او یا چې به طاغیت کې تا د مبالغه د پاره دام او مراد د دینه چې دینو لوی سرکش کس دی چې هغه قزار بن صالح دی چې هغه لوی سرکشي کړی و هغه دا چې اوخه ګډه کړی و او یا چې د بتاغیتنا مراد تعالی تانیس مراد دین جماعت ته دوی منمونه الله ذکر کې د عادیانو دا په طریقه د لوک نشر غیر مرتب ځکه اجمال کې عادیان مؤخر کړي په طریقه د لوک نشر مرتب خم اجمال کې عادیان مؤخر کړي نو دلته کې عادیان مؤخر کړي سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسما فتر القوم فيها سرعا وچلو له الله هوام عليهم بدو معنی سبع ليال وشبهم وثمانية أيام وتر عظيم دا د شوال په میاشت کې دا هوا بدو معنی راغلی و پرله پسې دا هوا چلې د پدو باندې فتر القوم زمان نبی ته وګوري عادیان علما لیکي چې فتر القوم خطاب عام دی ښا او دې ته لکېږي د حال ماضی حکایت دې ته حکایت ویل کېږي خا پسترګو کتل ضروری نه دي تبغور عادیان فیها پاغرزو کې سرعان پر مخ کې پراتم دا سریع جمع ده او دا سره چې دا مفعول ثانی دی د ترا د پاره دا باغ کې چې ترا نه مراد رؤیت قلبی شي او که چرته ترا نه مراد رؤیت بصری شي بیا په دې صورت کې چې دینو القوم د القوم چې دینو ویخونه او تنه د کجورو دا الله تشبیه ورکیخه دا غادیانو چې ده د کجورو د ونو ویخونو سره تشبیه ورکي او دا تشبیه دا و چې دا کوم مضبوطه کړي معنا دا لکه څنګه غوونی مضبوطی دا سدا عادیانو مضبوطو ښه او یادا تشبیه دا په محبت کې لکه څنګه غوونی په ځمکه کې ننوتی دا سدا عادیانو چې د دنیا په محبت کې ننوتی فهل ترى لهم من باقيه آیت سو ګوري والمؤتفقات او الټا اړول شوی کلی مراد دینه قوم لوط ته او بل خاطیاتینا مراد غټ غټ ګناهونه دي شرکیات دي کفریات دي فاصو رسول ربهم نا فرمانی وکړه د رسولانو در خپل جنس رسول مراد دی یا یو یو رسول مراد دی پنځمه نمونه الله ذکر کوي د قوم نوح داو تذکرہ چې کینو په بیان د ابو سره کوي یقینا مونږه کلا چې تجاوز کو ابو د عذاب حملناکم نسوارک له مونږه تاسو فل جاریته په کشته روانه کې دا څه وګونه چې دا واقع د کشته واوري نو هغه واقع یاد کی بیا بل تر رسې چې عبرت ته خلق واخلي فاذا نفخ في الصور نفحه واحده تخویف اخروی الله تفصیلا کی او په دې کې الله درې حالات ذکر کړي او دا حالات په بیانې کې آیت نمبر 37 پورې رمنه حالت چې د ناغه ته لیکيږي ابتدا د قیامت ابتدا د قیامت چې دا په فنا د دنیا وي او دا حالت په بیانې کې آیت نمبر 18 پورې الله فرمایي کله چې پوکې وکړې شي په سوري پښپېلې کې نفخه واحده یو پوکې او بچوي اسمان او وی با د اسمان یومې زین په دغه ورځ واهیتن کمزورې واهیتن یو معنا دا چې اسمان به کمزوري دیو معنا بے فائدې وي ځکه نور بني سپوږمې بني ستوري بني دفع د وهم کین چې اسمان کې خو فرشتي دي دا فرشتي په چرته دي الله داګه په جواب کې فرمایي والملک او ملائک بوي علی ارجائها علی اطرافها د اسمان په طرفونو باندې او په دې معنی بیا دلیل حدیث د ابو داود دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دومره غټ غټ فرشتي دي چې داغه فرشتو دی یوې فرشتې د دوه غوګونو په درمیان کې به دومره فاصله وي یو تن په تیز رفتار ګوړه باندې روان شونه یو غوګ نه واخلا بل غوګ پورې دا په کالو کې په وسو کالو کې چې دینو دا سفر به پوره کړي دومره غټه فرشتي دي دویم قول دا چې یوم ایزن سمانیتن مراد اته صفونه د فرشتو دي او دویم دریم قول دا چې مراد د دین اته جماعتونه دي چې داغه تعداد صرف یو الله تعالی معلوم دي یوم ازن تورزون لا تخفا منکم خافیان دو حالات الله د قیامت ذکر کړي یو پیش کېدل اذن عدم اخفاء یوم ازن پدغه رضا تور ازونه پیش پکړې شي تاسو انسانان وې جناتو مراد د عرض نه چې د حساب د پاره پیش کېدل لیکه لکه سورۃ کهف آیت نمبر 48 کې الله دا غوي لا تخفى منكم خافيه نمشي پټې دې منکم د تاسو نه خافيه نفس خافيه الله به ټول 24 احوال ذکر کړي هغه 24 احوالو کې چې د 12 احوال هغه د بشارت به مؤمنانو د پاره اصحاب الیمین د پاره او 12 احوال چې دنو هغه به تخویف لپاره د اصحاب الشمال فاما من اوتی کتابه او هر چې دا کس چې ورکړي چې هغه عمل نامه دا غبي اميني په خلاص دا لمنه حال شو دا علامه دې چې دیم جنتی دی او دیم حال دی بوئی ها اوم ها اوم دیکی مشهور درې اقوال دي یو قول نه چې ها اسم فعل له په معنی د خضوع اسم فعل له په معنی د خضوع په دې کې بیا واحد تسنیه مذکر او مؤنث ټول برابر وي خان البته جمع مذکر او جمع مؤنث کې بیا عرب فرق کوي جمع مذکر د پاره ها ام وي ها ام اخر کې میم راړي او جمع مؤنث د پاره عرب بیا ها اون وي اخر کې نون راړي او دوی مشهور قول په دې کې دا چې ها اون چې د مجموعه یو کلمه ده او دا عرب استعمالي په وخت خوشاله کې چې وطن ډیر خوشاله شي په وخت خوشاله کې هغه وی چې ها اوم او دریم قول لا چې ها اوم دا دوه کلمې دي یو ها دا او ورپسې اوم دی اوم ها د تنبیه د پاره او ام چې دینو دا امر دی دا اما یا امنا په معنا د قصد کولو فیقولون دی بوئی ها ام واخلی یا راشی اقرأو کتاب یا اولو لیزم عمل نامان دا کتاب یې چې مفعول به دې لپاره دې اقرو او ورپسې چې دې حسابیه دې بیا ورپسې مالیه دې په دې ټولو کې چې دې هاي سکته ده خان او دا هاي سکته چې دې په حالت د وقف کې باقی پاتې کیږي او په صورت د وصل کې چې دین بیا به نه وای خان په صورت د وصل کې به داسې وي فیقول ها مقرو کتابیا انی ظننتو انی ملاق حسابی فهو فی عیشة راضیه وصل کې بهای سکته نه وای په دغه بنیاد قرا چې دلته کې د استحباب قائل دي چې وقف مستحب دی خان د مقصد د باندې چې دا ها باقی پاتې شو ویل شي انی ظننت انی ملاقن حسابیا ظننت مان د خوف دی یقینا زه یریدم چې زما ملاويږي ما خپل حساب سره فهو فی عیشه راضیه نو دی به وی په ژوند خوشاله کېم علما لیکي چې دا راضیتین ته څنګه صفت واقع کې نه پاره د عیشتین ځکه ژوند خو راضی نه دی بلکې صاحب د ژوند راضی وي فی عیشت رازن صاحبها لکه عذاب نلیم ویل کیږي کنه التم نسبت مجازی دی او یا راضیتن اسم فاعل دی مان د زو قضا د دې نمونی شته دی مان د زو قضا لکه لابن تزو لابن ویل کیږي او تعمیر تزو تمرین ویل کیږي الله ورته وی چې خورای سکای هنیان په معنا خېټام دا چې خوراک دی چې پکې ته نقصان بنی او فواید به ډیر زیات وي بما اسلمتم په سبب دا هغه اعمالو چې تاسو کړی دي په ایام الخالیه فرضو تیر شو کې خالیه نه مراد تیر شوی رضی پمان ماضیه یا خالیه په خپل معنی دی دا سره دی چې هغه خالی وي د جزانان چال د کتاب ته جزا نه ملاوي د پشان د جزا د جنت دا علامه د دې چې د جهنمی دی فیقولون دی به وی یا لیتنی منادا محذوف یا قوم لیتنی ازما قوم کاش چې نوې ملاو شوه ما ته عمل نامه او زه نه پیری چې زما به حساب سي یا لیتها یا قوم لیتها برباد شوا زما غلبا غلبی نه مراد یا بادشاہی ده چې زه خو په دنیا کې بادشاہم دا قول د فرعونانو به ښه د بادشاہانو به چې دنیا کې بادشاہانو یا سلطان یا نه مراد چې دی هم حجتونه زما دلایل زما ما چې کوم دلایل پیش کول په دنیا کې خپل په عقیده باندې خپل په نظریه باندې هغه دلایل خټول د شرکیات او د بدعاتو هغه دنیا کې دوکا ور هغه لال تبا لال خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا درم حالت الله ذکر کې چې ته لکی عذاب ایمان نه راړل تفسیر سالبی کې لیکي ابو زید عبدالرحمن رحمه الله 875 کې وفات شوی دی د دې دوه آیاتونو باره کې لیکي انه کان لا یؤمنو ورپسې ولا يحض ولا طعام المسكين دلیلان قویان علی عظم الجرم على عزم الجرم چې دا دوه قوي دلایل دي په لویوالي د جرم ددم یقینا دی وو په دنیا کې لا یومنو چې د ایمان نه راړ په الله لوی باندې خلاصه دا چې عقیده یې صحیح نه وخه عظیم کی اشاره دې خبره دا چې هغه مستحق د عظمتو او د چې الله الله نه علاوه نور معبودان لټولیو هغه به مستحق د عظمت ګڼل په دغه وجلوی عذاب کې مبتلا شو ها او دیم علت د عذاب ولا يحض ولا طعام المسكين مخکې دا چې د الله حق ضایع کو دلته کې اوس بیانې چې د بندګانو حقوق هم ضایع کول خاص کر د مسکینانو حقوق ضایع کول چاول به زکات نه ورکو ولا يحز باندې ولا يحرسو کیزي ورکول ولا يحز دبتيزين ورکول على طعام المسكين دلته کې ګوره طعام باندې اطعام دی طعام مجرد دی په معنا د مزید معلومه ده شوا چې مجرد باندې مزید راضی خه نو دا غرنګ مزید معنی مجرد راضی کین لکه انک لا تسمع الموت دا دی یو بل په ځای استعمالیږي امام رازی رحمه الله لیکي د دې آیت کریمه په تفسیر کې چې مراد د دینه منقول دي خل چې دا بعد مسکینانو طعام منکاو لکه سورۃ یاسین کې الله فرمایي وایذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان تطعم من لو يشاء الله طعمه ان انتم الا في ضلال كبير من کول دي د مسکینانو طعام به من کو او دا به دلیل دی په دې خبره باندې چې مسکینان له زکات نه ورکول دا د کافرانو صفت دی ښه دا د کافرانو خوې دی نو خلاصه دا راوته چې عمل صحیح نو مخکنی آیت کې عقیده صحیح نه و دی آیت کې عمل صحیح نو او دې کې بیا کسانو داخل دي کا چا و حلګر دي حلی کوي او خمالدار سره به وي هغه باندې وړي منځونه او مالدار سره دی هغه او یا زر روپۍ د فیدیو ورکول شي غریب له تول چې دا او یا زر نه لس زر جوړای توای پرز د قیامت د الله د عذاب نه بچ شي دا قبیح عمل له قبیح پرز د قیامت به تختی نبوی د د پاره نن راز ها هنا دلته کې حمیم مخلص ملګری یا مخلص رشتہ دار ولا طعام دا تفریح ثانی ده تفریح ثانی د عدم ایمان په وجه خوراک ورته نه ملاويږي یا ولا طعام د دې تعلق دی ولا حز ولا طعام مسکین سره چې دنیا کې مسکین له خوراک نه ورکو مده دا پر ورځ د قیامت جهنم کې خوراک نه ملاويږي یو ګنده خوراک به ملاويږي چې هغه ته غسلین ویل کیږي دا سزا من جنس عمل شو عمل دا چې خوراک کې منع کو په دنیا کې د مسکینانو نو پرز د قیامت باندې الله دنه خوراک منع کی او د تبا خوراک ملاویږي چې حقیقت کې به خوراک نیا به ګندګي وي ولا طعام او نه به خوراک الا من غسلین غسلین اصل کې لګي یا ګندګي ته چې کومه ګندګي د زخمونو نوځي چې هغه پیپ وی او نو نو وی ګندګي اوی نیوی دیو جنا بعد مفسرین لیکي چې غسلین نه مراد سودید او اهل النار دا جهنميان په جهنم کې سوځي داود زخمونو چې کومه ګندګي روانيږي ام هغه باقی مانده سيزونه چې هغه سره یو شی وینځل شي دا د خېټو چې کومه ګندګي دا غو د بدن د سبیلانو په ذریعہ چې کومه ګندګي د خېټو نوځي دا وجهنم یان خوري لا یاکلهون مخری دا الا الخاطئون مگر مشرکان امام قرطبی رحمه الله فرمایي الخاطئون مراد المشركون دي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون په صداقت د رسول او په صداقت د کتاب الله قسم خوري الله یې قسم دې زما په هغه سيزونو باندې چې تاسو ګوره او په هغه سيزونو چې تاسو نه ګورئ مخلوقات په دوه قسم دي یو قسم هغه دي چې تاسو په نظر کې دي تاسو تخکاریږي او دیم قسم هغه دي چې تاسو د نظر نه بار دي الله یې په دې ټول زما قسم دی انه لقول رسول کریم جواب قسم یقینا دا قران پیغام دی د رسول عزت من رسول کریم دا قران پیغام دی د رسول عزتمن اکثر علما لیکي چې مراد دینه محمد رسول الله دی او په دې معنی تایید څه دی وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن دا په دې معنی تاییدات دي ځکه کافرانو محمد ته شاعر او کاهن ویخه جبرائیل ته نه وی دیو جنا اکثر مفسرین لیکي چې رسول کریم نه مراد محمد رسول الله دی او سوره تکویر نور لسم آیات کې چې الله فرمایي انه لقول رسول کریم دال دغه مراد داګه نه جبرائیل دی تنزيل مصدر دی په معنی د مفعول او رب کی اشاره ده روحانی تربیت ته او عالمین کی اشاره ده خبره ته چې دا قران غره یو قوم پورې خاص نه دی بلکې دا تمام عالمو د پاره د هدایت پیغام دی تمام عالمو د پاره د مقصد د پاره چې خلق په لکه سورۃ شورا آیت نمبر 64 کې تیر شل ام یقولون افترا الله دلته کې جواب راولېګو چې الله باندې دروغ جوړول دا خطرناک جرم دی څوک چې په الله باندې دروغ جوړي نو هغه نیول کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی نیول شوی دا زندگی سراسر د عبادت او د خوشاله زندگی و او د اطمینان او د تسلی زندگی و نه راګه حیات کټ شوی دی دا دلیل دی په خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په الله باندې دروغ نه دی جوړ کړی ولو تقول علينا او که چتا د ځان جوړ کې مونږ باندې سم بعض الاقاویل بعض خبرې تقول د ځان نه جوړول دغه تکلف دی کنه چې د ځان نه خبره جوړای په الله باندې تکلف وکړي بعض الاقاویل د بعض اطلاعات چې په یو قول باندې هم کیږي خان او اقابل چې یا خدا د قول نه مشتق دی او جمع ده بعض خبرې خو ساخته خبرې هغه ته بیا اقابل ویل کیږي او یا چې تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله علی کې چې اقابل چې دینو دام ځکه یو تن چې څه جوړې نو په خلاص لیکي کنه هغه لاس نو مونږ دیو نیو چې کوم لاس سره دی لیکل گئی او درو جوړې په الله باندې الله بل ځکه فرمایلی دي ولا تخطه بيمينك قالتم يمين خلاص مراد دي دلته کې الله فرمایي لا اخذنا منه باليمين مونږ به دیو نیو د خلاص نه ځکه په خلاص باندې ولیکي او یا یمین نه مراد د الله قدرت ته وبني ومونږ دې په قدرت سره ثم لقطانا منه الوتين بیا بخامخه کټ کو مونږ د رګ د زړه وتین نه مراد هغه رګ دی چې هغه زړه ته رسیدلې دی چاہے تا رګ حیات ویل کېږي مان دا چې موږ باون نه دیم وجلو د پاریونیو دا به توري تمثيل وي خان لکه دروغجن مملوک مالک اونی وي وخلو د پاره نبي هغه موږ نه دې سو خلاصول نشي او من احدن کې من زائد دی خان او دا احد چې نو لفظا مفرد دی او مانن جمع ده په دا نو جواب پسې چې حاجزین جمع ویل ده او احدن چې دا تختنفي واقع شوی دی هیڅ څوک بني په کائنات کې چې د موږ نه خلاص کی دا سرګن دلیل دی په خبره چې څوک په الله باندې دروغ وای نو دی باندې ولې کیږي لکه مرزا غلام احمد قادیانی لعنت الله علیه اونی ولې شو کنه دنیا کې مونږ نیولې شو په آخرت کې مونږ نیولې شي وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ او یقینا دا قران خامخا نصیحت دی لپاره د متقینانو لام د تخصیص د پاره دی معنی دا چې متقیان د قران نه پیدا حاصلې ښه نه نفع حاصلون کې صرف متقیان دي اگر چې هدایت عام دي او یقینا بما دا قران افسوس په کافرانو باندې پرز د قیامت نو زمير قران ته راځي دی او مراد دې نه تکذیب د قران دی یقینا دا تکذیب د قران به وی افسوس چې هر کله مسلمانانو ته د قران په وجبان دی الله جنتونه ورکی عمل نامي په خله اسم الله وشي او لوی خوشحالي الله مؤمنان لور کی بیا ودا کافران افسوس کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تمنا بکی چې کاش مون د قران په پیغامات باندې ایمان راوړې وې اسلام قبول کړې وې مونږ وانه لحق اليقين او بشکا دا قران حق دی یقیني کتاب دی پیغام په کې دا نه فسبح بسم ربک العظیم دعوت توحید پاکی وایا پنوم درب ستا چلوي دي امتیازات د صورت الله دې صورت کې چې د قیامت درې نمونه ذکر کړل یو الحقان دیم الواقعات دریم القاریان او تقسیم وکړه الله دې صورت کې د قیامت والو اصحاب الیمین او اصحاب الشمال بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع دی سورت دا سورت المعارج ویلې کیږي ځکه درې آیات کې لفظ د معارج راغلي دي او دا دین لا سورۃ سال سائن ورته ویل کیږي د سورۃ حقن رسته نازل شوه دی 79 نمبر سورۃ ته تمام سورۃ مکی ده مدنی آیتونه پکې نشته دي او بیا تمام صورت محکم دی ما سیوا دی یو آیات بچی هغه منسوخ دی پنځ د باز آیت نمبر 42 او بیا ربط ما قبل سره په یو سوجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې الله تخویف او خروی بیان کوم دې صورت کې الله فرمایي چې عذاب راغی نو څوک بچ بچکون کې بنی ښا لیس له دافع او تفسیر مراغی دی کی چې دا صورت تتمه ده د مخکنی صورت ځکه مخکنی صورت کې الله وصف د قیامت ذکر کو اوس دې صورت کې بیانې کې عذاب بنار بلنا چې مخکنی صورت کې اثبات د قیامت وو اوس دلته کې الله بیان د فریقینو کوي بحر محیط کې لیکي امام اندلسی رحم الله چې د دې صورت اول او د مخکنی صورت آخر تخویف یو خروی دی منکرینو ته او سمت الدرر کې لیکي د پنځپیر شیخ رحمه الله چې دا بیا تتمه ده د مخکنی صورت خان بیا خلاصه د صورت صورت کې دوه رکوګانی دي او 44 آیاتونه دي کلماتو تعداد چې دین 224 دین او حروف تعداد چې دین 929 دین خازن او حدائق لیکي بیا ابتدایي سلور آیاتونو کې الله hebat د قیامت ذکر کړي او زجر به بیانېږي مستعجلین عذاب ته بیا پنځم آیات کې مختصرا تسلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا شپږم آیات نه تر لسم آیات پورې احوال د قیامت بل لا ذکر کې پنځم یو لسم آیات نه بیا سوال لسم آیات پورې عظمت شان د جهنم hebat شان د جهنم بیا د لسم آیات نواخل یوشتم آیات پورې صفات کبیحه به الله ذکر کې د جهنميانو چا حقیقت کې اسباب د عذاب بیا دویشتم آیات نواخل تر پنځه درشمه پورې او صاحب د مؤمنانو باندې الله ذکر کوي لس لدف العذاب بیا 36 نه نه 42 پورې زواجر وي بیا 43 او 44 کې و بیانې کې تخویف او پنځه احوال به د منکرینو ذکر کړي سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع والی غختون کې سالب مان طلبه دي معلومیږي یو تن وخه ډیر بهادر چرته دا الله عذاب واړي د نسائی روایت ابن کثیر په سند سره ذکر کین چې سال سائل النمرات چې د نظر ابن حارث دی چې دی ویل الله مام تر علینا حجارتا من السماء یا الله من ګټي وراو دا سنادان قوم خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دومانه سره زمون په قرات کې چې دا محموز دی سالا سائلن لیکن د نافی قرات چې دین وغام اجوفته سال سالن سانه یې کیږي بیتول ته یو قرات دا ده سان سائل غواړي یو غختون کې بیا عذاب واقع عذاب چې واقع کیدون کې به ګوره د سوال په سله کې چې دینو عام طور سره عن راضی دلته کې د سوال په سینه کې بار اړل سائل بیا عذاب واقعین د کی اشاره د خبرې دا چې دا سوال چې دین دا یو اهم شی ته متضمن دی ښه هغه څه شه دی هغه حسد دی هغه زد دی للکافرین لیس له دافع دا عذاب واقع کې دن کې چا د پاره دی دا کافرو د پاره دی چې نه به یاګه د پاره دافع مانع سوک من کوونکې دا عذاب به سوک من کول نه شي دا هو زمير عذاب واقع تراجي دی دا بل صفت شو عذاب الموصوف واقع من صفت للکافرین چې دویم صفاتو علام د تخصیص د پاره دی ښا چې دا عذاب خاص کر کافرانو د پاره دی او ليس له چې دینو ليس له دافعون دا درم صفته من الله ذل معارج نبوی سوک بچ کون کې من الله د الله د طرف نه چې اسمانونو ولدیم د الله طرف نه مسوکنی چې د عذاب منکیم نو نور څوک به منه کی دا معارج دا د عروج نه مشتق دي په معنا د خطو لکه سوره زخرف کې ویلو کنه معارج علیها یظهرون مراد نه خطل دی بره چت خو مراد دلته کې چې درجات دي خان سلم آیات کې تتمه د زجر تعرجو چې خيږي الملائکه عام ملائک والروح او خاص فرشتہ چې جبرائیل دی الیه خاصه غته فی یوم دا فی ظرفیه دی د دې متعلق چې دینو تعرج دی تعرجو فی یوم کان مقداره خیجی پاغرز کی چې د مقدار داګه سود 50 الف سنتن 50 زره کاله چې دا غي مقدار چې کوم دی 50 زره کاله دی مختلف توجيهات مفسرین نقل کین یو توجیه دا چې کان مقدار 50000 سنتين مراد د دې چې د عرش نه واخله تر اسفل السافلين پورې عرش نه واخله تر اسفل السافلين پورې ستاسو طرفدار مطابق چې دینو دا 50 زره کال جوړي که تاسو کې اوتن د عرش نه روان شي اسفل السافلین ترسي دا په 50 زرو کالو کې دا سفر پوره کوي ښه نو په دې صورت کې فی متعلق شو تعرج پوری او الله کریم فرشتي لګي او را لګي د سترګې پراب کې زی او راضی خان دویم قول بعض مفسرین لیکي چې مراد د دینه موده د بقا د دنیا ده چې کوم وخت نه الله دنیا پیدا کړې ده مز خلق الله الى قیام الساعه پیدایش نه واخلا تر قیامت پورې د دنیا عمر چې دینو دا 50 زره کال دی بس مراد د دینه د قیامت ورځ ده فی یوم مراد د قیامت ورځ او فی چې دینو دا متعلق دی واقعون پوری بیاذاب واقعن تارج الملائکه والروح الیه دا فی متعلق دی واقعن پوری سال سائل بیاذاب واقعن فی یوم کان مقدارو 50 الف سنتين دومره درنه راز ده چې هغه راز چې دین هغه په مقدار د 50 زرو کال وی او حدیث کې راځي مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړی په الله منی والذی نفسی بيدیه انه يخفف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاه مكتوبه د فرضي مزنوم دارز به کمې ښه فرضي مزمانه څومره وخت لګي بیا به ما اعتراض واردېږي سورۃ السجده کې ماته اوس ته ویل آیت نمبر 5 کې چال دې کې الله فرمایلی فی یوم ان کان مقداره الف سنه مما تعدون چې داغه مقدار شه دین زر کال دی او دلته کې الله فرمایي چې دې مقدار چې دین 50 زر کال دی مختلف جوابات دي یو جواب دا چې داغه تعلق د قیامت سره دی او د دې تعلق د دنیا سره دی خان او مراد د دینه چې دینو د عرش نواخلا تر اسفل السافلین پوری دا مقدار دی او یا برعکس او دویم جواب دا چې دوه تعلق د قیامت سره دی او د قیامت درځي چې د 50 منازل دي او هغه 50 منازلو کې چې د یو منزل چې نو هغه د زرو کالو دی نو الله کې الله یو منزل ذکر کړی سورۃ سجده کې چې هغه منزل چې نو هغه د زرو کالو دی فاصبر صبرا جميلا تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم حقائق التفسیر هغه لیکي چې صبر جمیل دا چې ته رضا شي په دې مصیبتونو او شکوه چاته نه کوي حقائق التفسیر د ابو عبدالرحمن دی دا د 15 صدې مفسر دی غالبا 413 کې د وفات دی او د دې تفسیر دا تفسیری سلمی ویل کیږي تفسیری سلمی نوې فرمایي چې فصبر صبرا جمیلا رزن بغیر شکوه چې رضا شي او چاته شکایت نه کوي فصبر زمان نبی صبر کا صبرا جمیلا خسته صبر د دې تعلق چې سال سائلون سره دین ایمان نه راړي او عذاب غواړي په داسې بدبخت باندې زمان نبی ستا سر دی د دې علاج صرف دا چې صبر کوم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا احوال د قیامت الله پنځه ذکر کین انهم یقینا دا کافران يرونه بني دا عذاب بعيدا لري بعيدا لري په اعتبار د عقل چې د دوه عقل دا وی چې دا عذاب لري دي یا په اعتبار د زمانه زمانه اعتبار سره دوی دا قیامت لري غړي الان کې نږدې دي دو خداوي چې قیامت لري دي ځکه په دنیا به فنا راځي دجال برازي عیسی علی السلام برازي هغه ته خلا وخت شته دي نراه سره متعلق دی ونراه یوم تکون السماء سمانه مراد جنسی اسمان دی یعنی تمام اسمانونه ښه صرف یو اسمان مراد نه دی یوما پاغر دی چې شی با اسمانونه کل مهله پشان دی ویل کړي شوی تانبه لکه څنګه ویل کړي شوی تانبه بېږي او تپوس بنی شي کولای یو مخلص ملګری د بل مخلص ملګری مخلص ملګری پرز د قیامت بعد دوستی ختم شي خان لکه سورۃ زخرف کې تیر شل غالبا تا نه هیر شل الاخل یوم ازن بعضهم لبعض عدوون ملګرتیا باندې کې په دشمنه بدل شي ملګرتیا به ختم شي یبصرونهم دا پنځم حال لین او دا دغه د وهم کین چې کې دې شي ملګری تبا ملګری نه ښکاریږي دنیا کې خو ملګری ته ملګری ښکاریږي په دې وجه دا تعاون کوي هغه سره مدد کی الله فرمایي چې نه نه داسې ونی یبصرونهم خکار کوله بشي هغه دوته یعنی هغه ملګری چې دین هغه بدو تخکار کې دي شي مخامخ بګوري چې زما ملګری په عذاب کې گرفتار دی لکه سورۃ صافات کې تیر شل کنه انی کان لی قرین فطلع فراه فی سواء الجحیم قالت قالت الله ان كنت لتردين دا دې مقصد د پاره چې جنتیان ته د شکر موقع ملاوي شي چې جهنميان وګوري چې مختلفو عذابونو کې گرفتار دي دا د عذاب د دغه رزینا به بنی په خپل زامن سره اوله فدیه زوی به پیش کین ځکه دنیا کې چې په پلار باندې تکلیف راشي داغه نظر په زوی باندې کنه چې زوی به زما مدد کوي د فرض د قیامت هم تکلیف راغی د نظر په زوی باندې دی وما کسب نه مراد چې دینو داغه اولاد دی وصاحبته دوی مفیدیام دی مفیدیه ورکی خپل خزې سرام دا دوی مفیدیه شوخه ادي ته لګي کی تنزل اعلان ادنا طرف ته چونکه د نفس مسله ده نفس په دغه وجه شروع د اولاد نه کوي او اولاد چون کې پیدا کیږي د خزینه نور پسې دویمه فدیه ذکر کې چې د بخزه ورکی چې الله دا واخله او بیا اولاد چون کې محبوب وي هغه مخ کې ذکر کړل بیا دویمه درجه چې ده دا د خزې ده بیا ورپسې دریمه درجه الله ذکر کوي واخیه نو عام طور سره دنیا کې چې دین رور رور لپکاری کېږي په سختۍ کې رور چې دین دا سبب د نصرت وی په دې وجه دې برور فدیه کې چې زما رب دارور زما واخله هما جهنم نه بچ کړ سلورم نمبر کې په فصیلته التي توین فصیله اصل کې ویلې کېږي د بدن ټوکړې ته بیا په دې کې اختلاف دی بعض علما لیکي چې فصیلین مراد چې دینو تر دې وفصيلته اللتين نرور پسې چې دین بیا تر دې کنه قریبی خاندان رور نورست بیا تری مفسرین مراد تر دی په دغه وجه عباس رضی الله تعالی عنہ تبع صحابه کرام فصیلۃ النبی ویخه فصیلۃ النبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر او بیا د پلار په ځای باندې دیم نو په دې صورت کې فصیلات مان د مفصوله شو دویم کول دا چې فصیلی نه مراد پورا خاندان دی زکا فصیله اصل کې ټوکړي ته لیکن د خاندان ټوکړه ده کنه او خاندان هم د ټوکړه ده دیو پورا خاندان الله لا په فدیه کې ورکی الله دیا خاندان تو وی چې دل دنیا کې زې ور کړو دل دنیا کې خاندان زې ور کړو غم خاده کې ورته خاندان ولاړو او درې معنا فصیله معنا د مور او فصیله التي توي او د بمور الله لا په فدیه کې ورګي الله دی هغه مرته وی چې د نه زه په دنیا کې ور کړو دی وړو کې راوړیو خېټه کې ول زه ور کړو او بیا جوړه کې ول زه ور کړو بیا خپل سینو ته سملو لیدم دنیم کال یې دله پې ور کړ دي دوه کاله دغه مور به دې په فدیه کې ورکی ومن فی الارض جميعا لو یفتدی من فی الارض جميعا چې دې فدیه کې ورکه هغه تمام مخلوقات چې پزمکه کې دي جميعا ټول په یو ځل من د ذی عقل د پاره راځي مراد د دینه تمام انسانان دي او مال پکې هم داخل لخوا پریمن بیا تاییدات لیکه سورته زمر آیت نمبر 47 سورت آل عمران آیت نمبر 91 سورت رعد آیت نمبر 18 اور سورت مائدہ آیت نمبر 36 دا پنځه فدیه بده ور کوي مقصد څه دی ثم ينجي الله اکبر دې د ثم استبعادیه ویل کیږي ځکه ما قبل د ثم دا پنځه فدی الله ذکر کړی او ما بعد د ثم چې د نجات ته نو معنی دا چې عقل سلیم دا خبره نه مني چې د نجات ملاوي په دې پنځو فدیو دا سنشي کې نجات په دې نه ملاويږي کلا انها لزوام هچره دا سنشي کې یقینا دا یو ور دې انها لزوام ګرمي لمبي دي لزا ګرم لمبو ته لګيږي سخت خطرناک ور او کلا چې دینو دا ردعیه دی د کې انکار د نجات ته وجمع او مال جمع کو فاو او بیا محفوظ کړي په لوخو کې یقینا انسان پیدا کړي شوی دی حلوان ډیر حرس کوونکې په ګناونو کې د ناجایز سودونو حرس کوونکې یا حلوان مان د کنجوس دی یا حلوان مان د بے صبر او حلو ویل کېږي د زړه تنګوالي توم چې کله مدد د الله دین بیان ودون د زړه په تنگ شو اذا مسو شر جزوام شپغم کواحد او کله چې ورسیږي د تا مصیبت نو دی بیا فریادونه کوي او کله چې ورسیږي د ته خیر منوان دی بیا منه کوون کې وي الله بلاره کې مال نه خرج کوي خیر نه مراد مال او بدن دی د ته مال ملاو شي صحت ملاو شي د الله په لار کې مال نه خرج کړي د الله په لار کې ځان نه کړي رداونه کار قباحتون الله ذکر کړ الا المصلين لس صفات الله د مؤمنانو ذکر کې لید فی العذاب چې مخکې ویلو چې للکافرین ليس له دافعون دفقون کې بنی داګه عذاب د پاره ا د لس صفاتونه ځان کې راولم دا غي عذاب نه محفوظ شي الا المصلين مگر دیندار خلق ذکر د موږ د قران مراد ته نه پوره دینداری ده الذين دا کسان دیو ملا صلاتهم دائمون چې پابندي به کول د مانځو دوام نه مراد پابندي ده والذین دا کسان دی فی اموالهم چې دو په مالونو کې حق نه سو معلوم مقرران معلومه حصہ وا چاہیت نا سلیختم حصہ ویل کېږي د زکات دا بیا وجوبي حق شو خان اگر چې صورت مکی دی لیکن اجمالی حکم د زکات چې دی نو دا په مکه کې نازل شوی ابن کثیر لیکي او یا چې معلوم ان مراد عرفي حق دی عرفي حق عام تر سره وای کنه ته زما خوا ته راځه د میاشتې زه به تعالی 300 روپۍ درکوم یا یو مستحق دی فقیر دی هغه ته وای چې ستابل راځي نو ما ته را لګا زه به ادا کوم دې ته بیا عرفي حق ویل کی یا ورته وای چې ستا راشن په ما باندې دی او یا چې دین استاد د پتو خرچه په ما باندې ده یا د بچو چې کوم د مدرسو فیس په نن دا په ما باندې دی دته لیکيږي عرفي حق لسائل والمحروم لپاره د سوال کر دا غرانګي محروم کس سائل نه مراد انسان دی محروم نه مراد جانور دی ځکه جانور چې دینو هغه سوال نشي کوله انسان سوال کول شي الله ولا جب ور کړی دا یا سائل نه مراد چې به شرم دی وختون کې چار چانه غواړي مصیبتونه پریشانې په زیات دي نور چانه غواړي محروم نه مراد انسان دی خو صبرناک دی د شرم او جوان دی سوال نشي کوله او خصوصا دا علما او طلبه وی خان ځکه د دوی ژوندۍ داسې لکه بادشاہانو ژوندۍ چی نو چا نه غوښته نشي خان په دې معنی تایید ولیکه سورته بقره آیت نمبر 173 والذین دا کسان یصدقون چې دوی تصدیق او درځي د جزاء سرلم صفت شو پنځم صفت الله فرمایي والذین دا کسان دي هم هم من عذاب ربهم مشفقون چې دوی د عذاب در رب خپل نه یره کوونکیو په دنیا کې یره کولخه مشفقون دا د اشفاق نه غسته شوی دی د تعلق د مخکنو ټولو صفاتو سره دی ښه او په دې صفت کې چې د اشاره د اجتناب د معاصی ته چې د الله د یری په جمانه ځان بچی د ګناونو نه چې کی چای کې محبت مې او پای کې یرو مې ښا چې داسې یریدون کې دي چې الله سره مينوم کوي ځکه د شرمګاه په وجه باندې اکثر کافر جهنم ته لاړل زناو کې مبتلا وو ګناهونو کې مبتلا وو الله دې درو آیاتونو کې د مؤمنانو تذکرہ کوي چې دوی خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي او معنی دا چې په شرمګاه کې خیانت نه کوي ځکه خیانت کول په شرمګاه کې دا سبب د خسران دی والذین او دا کسان دی هم لفروجهم چې دوه خپل د شرم گاونو فروج د جمع د فرج دان مراد د دینه شرمګاه ده کده نارینه او کده زنانه حافظون حفاظت کوون کې دي معنی دا چې شرمګاه چې نو خپل د نفس په خواهش کې نه استعمالوي دلالت کې په دې خبره باندې چې نکاح تړلې ده او نکاح صحیح تړلې ده خان نکاح فاسد کې نه دی مبتلا او ما ملکت ایمانهم مراد د دې نه وینځي دي الا على ازواجهم مگر په بیان وخپلو او ما ملکت ایمانهم یا هغه وینځي ما په معنا د من دی خان ځکه وینځه چې دینو زی عقل ده او بیا د من په ځای ما راوړې دي اشاره کې دی خبره ته چې صرف وینځي مراد دی ګوره غلامان نه دي ځکه غلامان سره بدفعلی کول دا خو جرم دی هغه ته اقلام بازی ویل کیږي او هغه ته لباتت ویل کی یا حدیثو کې داغي ممانعات راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کس باندې لعنت لګلې نه چاغه په لباتت کې مبتلا ای او بل خبره ده چې الا علی ازواجهم اصل مقصد چې دین هغه افزایش نسل لې چې انسانان پیدا شي بچي پیدا شي نو بچی په وینځه پیدا کیږي په غلام نه پیدا کیږي دیو جن علماء لیکي چې ما ملکت ایمان هم نه مراد صرف وینځي دي الا علی ازواجهم مگر په بیان وخت بولو او ما ملکت ایمانهم یها غوینځي چې مالکان دې د دوه خلاصونه داګه عین تاسو خیال وي د عطف سره ذکر کو په درمیان کې او راړخه او دی او کې اشاره مغایرت ته ده زکه بیبي چې په نکاح کې راضي نو ایجاب او قبول وکایم او گواهان به موجود وي صحیح نکاح به تړيخه ایجاب موجود وي گواهان موجود وي قبول موجود وي نو دا ستا بی بی شوان اگر چې دا رسمي کارونه پکې نه نن سبا ګورم څومره رسمي کارونو کې خلک مبتلا دي لس لس لکا پنځل لس لکا او شل لکا په یو یو نکاح باندې لګي او چې ورته جمعات کې بلف خراب شوی دی لس روپے چنده راکا بلف پی اخلو نو سل باندې بدر تکیخه سل باندې دا لس روپے وسره نشته دی او د بچی د نکاح د پاره چې دینو خپل از مکوم غاڼه کی او پنځل اصله کا شل کا قرض واخلی پای باندې بیا واده کې نکاح کوي او بیا شل د رستو چې ګوري وي انګور مو تخته ده د زوی او د انګور په درمیان کې می جنگ راغی طلاق ورل ورکړ دا ولې وې تا الله نور رضا کړي په خاده کې الله رضا کنه الله به تا رضا کی پیغام کی الا علی ازواجهم او ما ملکت دای په عطف سره رااله اشاره دې خبرې ته چې بیبي چې په نکاح کې راځي دای کې به ایجاب او قبول او گواهان وي او وینځه چې دی نو هغه سره نزدېکت چې دی بغیر د نکاح نه جایز دی ښه د نکاح ضرورت نشتی ځکه هغه ستا مملوکه ده او که نکاح سره کې نو بیا ملک یمینی او ملک نکاحي په یو ځای کې جمع کې دی نشي هدايه کې لیکي بهرایکم لیکین د کنز دقایق شرده فإنهم غير ملومين ندي دو ملامت کړی شوی نو یو مسله ما تاسو دا بیان کړه چې ما ملکت نه مراد وینځ دي غلامان نه دي خان یو مسله دیمه مسله چې دینو والذین خعامو نارینه تم شامل زنانه تم شاملو یو زنانه د دین دا استدلال نکي چې زه خپل غلام سره چې دینو صحبت کولې شم نه دا استدلال دی نه کوي ولی علما لیکي چې هیڅ مالک ته دا اختیار نه دی ملاو چې هغه قربت کې خپل غلام سره ځکه دلته کې لفظ د اعلی راغلی دی ځکه اعلی دلالت کوي په دې خبره باندې چې مالک به اوچت وي او مملوک بلاندي د پوره قران نه تاییدات پیش کړي په حرمت د متعی باندې پای کې یو آیات دا دی خم فمن ابتغى وراء ذلك دارت دې په متعی باندې ځکه متعه چې دینو نه نکاح دی او نه چې دینو هم وینځه دستا والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون هم صفت او راتم صفت او دا کسان دي چې دوه خپل د امانتونو او خپل د اشاره دې خبره ته چې د مسلمانانو په ژوند کې د موز ډیر لوی اهمیت دی او حفاظت دا چې موز په وخت ادا کې نه د وخت نه مخکې نه د وخت نه وروسته ځکه د وخت نه مخکې فرض شوی نه دی او د وخت نه وروسته دی قضا دا دواړه ګناونه دي کنه او بیا د موس فرایز واجبات سنن او مستحبات او دا اودس فرایز هغه از د کول مفسدات او د مکروهات او نزان بچکول په موس کې دا حفاظت د موس دی او بیا حدیث کې راځي مشکات کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو کما رایتمونی وصلی موس دا څه کوي چې څنګه زم موس کوم دغه موس بیا سبب د نجات ګرځي او مکرمون صيغه د اسم مفعول ده د الله د طرف نه ما د دوی عزت کیږي یا کرامت حقيقي مراد ده کرامت حقيقي او کرامت حقيقي څه ده چې هغه بعد الموت ملاويږي یو مؤمن ته خاص کر شهید ته لکه سورۃ یاسین آیت نمبر 27 کې ما تاسو ته ویلو فمانی کې ما استفهامیه دی ښا دې کې زجر دی بدا نازل شه په بار دا جماعت د کافرانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوانګیر جعفر جعفر راجمو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام اوریدم او کله چې دعوت د توحید نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کو دوه هغه مجلس پرې خخه معنی دا چې د دوه جنازه چوان هغه من د الله د یوالي مسلې سره و ان الیمینی کی طرف نه وان شمالي ګس طرف نه ایزین د ډلې کېږي ایزین یو معنی دا چې دا ایزین دا د جمع دا د عزتون جمع دم او بیا قاموس کې لیکین چې ایزین اصل کې لیکيږي جدا جدا ډلې یو ډله وا بیا بل ډله وا بیا بل ډله وا مانا دا چې دوی بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې کیناستل نو ډله ډله به کیناستل ښه د صاحب اکرامو طریقه دا نه و صاحب اکرام به چې کیناستل نو په دوه طریقو رومنه طریقه دا چې صفونه به جوړول ښه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځنی درسګه تراغه چې وی قتل صحابه ډلې ډلې ناستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل مالی اراکم عزین سدی مالا چې تاسو ډلې ډلې ګورم ولی صفونه نه جوړوي د فرشتو په شان نه کینای فرشتي صفونه جوړه او کینی یو طریقه د صحابه کرامو د ناس ته چې ونه هغه صفونه صفونه لکه زمونږ مدرسو کې هم طلبه چې کینی په صفونو صفونو کینی یو طریقه ده دیمه طریقه حلقه جوړول دا دوه طریقې دا سې دي چې په دې کې متعلم چې د معلم نه پوره افاده کول شي علمي افاده کول شي د دین علاوه چې ډلې ډلې ناس وي هغه پورا افاده نشي کولای آیات ما کل امرئ منهم ان يدخل جنته نعیم آیات ما کی هر سړی منهم د دې کافر نه چې داخل بشي جنتونو د نعمتونو ته دام ته د کافرانو ته مما بعض علما لیکي چې مراد د دې نطفه ده هغه نطفه دو پیجنې بیکار نطفه دا چې داغي په خروج باندې انسان ته جنابتی ویل کیږي دا سي ناکار او بیکار نطفه داغي نه مونږ پیدا کړی خلقناهم یو توجیه ده دیمه توجیه دا چې مما یادمون کې من اجلیه ده من سده اجلیان او یادمون فعل با فاعل لیم او د دې مفعول چې دینو هغه حذف دی چې هغه عبادت دی ان خلقناهم یقینا من پیدا کړی دي دو مما دهغه فلا اقسم ليس كما تقول لفظ د لا کې د مخاطب د قول رد دی خان په دې بنیاد بیا الله زائد نشو مخکې ما تاسو ویلو سورتي غالبا واقعیا کې ليس كما تقول نه دا داسې چې توای اقسم ز قسم کوم پر رب د مشرقونو پر رب د مغربینو ان لقادر جواب قسم دی دې کې تاکیدات دي یقینا خامخا من قدرت لرونکي یو پس باندې انا په دې خبره باندې ان نبدل خیرا منهم چې بدل کې راولو مونږه غور خلق من منهم د دې کافرانو غوروانه په تابعداري کې وي چې تاسو هم ختم کو تاسو په ځای باندې بغور خلق راولو نو صورت مکی دی الله د مکی والا ختم کړم او مکه فتح شو ال دغه الله صحابه راوستل خ الله قادر په دې چې الله کافران د مکې نه تر قیامت پورې ختم کړ او نه یو مون کمزوري کړی شي فزرهم زما نبی پرېګ د دوی خوزو چې فزل خبرې کوي العبو لبی کوي تر دې چې مخامخ شي خپل رد سره غره سودو سره واده کې دي شو دا سی ودو پر د قیامت حقيقي معبود په سیمنډي وای چې الله دې لیکن دا منډه بدوله فایده نه ورکي ځکه په دنیا کې دوه منډي بل چا پسې ولي خاشیتن ذلیل بوي سترګې د دو ترحقهم پټي بادو لرازلتن رسوایی ذالک اليوم الذي كانوا يعدون دا هغه رز دا چې دوسر وعده کې دي شو په دنیا کې امتیازات د صورت دی صورت تا صورت نوح ویل کیږي مکی صورت ده بل اتفاق مدنی آیتونه دی صورت کې نشته دي د صورت النحل نه رسته نازل شوه ده 71 نمبر صورت ده تمام صورت محکم دي منسوخ آیاتونه پکې نشته دي د انبیاء په نومون الله ډیر سورتونه را لګلې دي خان سورت نوح دې سورت ابراهیم دې سورت یونس دې سورت عیسی هم دې خان چاہے د سورت صف ویلې کی دا رنګ نورم ډیر سورتونه شته دي د انبیاء په نومونو باندې دي او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یو سورۃ شته چې آیت سورۃ محمد وای فرق دا دی چې الله کریم د نور انبیاء په نومونو چې څومره سوراتونه را لېږلې دي پای کې الله تذکرہ د دعوت کړی ده لکه دې صورت کې الله د نوح علی السلام دعوت بیانې سورۃ ابراهیم کې الله د ابراهیم علی السلام دعوت او هجرت بیان کړي سورته یونس کې د یونس علی السلام واقعا دعوت خو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې چې کوم صورت دی نوای کې دعوت نه دی پای کې تذکرہ د جهاد ده دا یو خاص فضیلت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط به وسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې الله مسله د توحید ذکر کړم اوس دې صورت کې الله تشجیع ورکې په تبلیغ باندې چې دا اوس رسوا دویم دا چې مخکنی صورت کې تخفیف اخروی او منکرین وته دې صورت کې الله تخفیف دنیوي بیان نه بیا داوود صورت چې دینو اثبات د توحید د واقع د نوح علی السلام او تیزی ور کې په تبلیغ کې اور سره بیانې کې تخفیف دنیوي بیا خلاصه د صورت صورت کې دوه رکو غاني د 28 آیاتونه دي 224 د کلماتو تعداد دی او 999 د حروفو تعداد دی خازن لیکي بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو رومنه باب آیت نمبر 20 پورې دی د دې عنوان دی دعوت د نوح علی السلام او د دویم باب عنوان به فریاد د نوح علی السلام رمنی آیات کې الله ارسال د نوح علی السلام بیانې مقصد د ارسال ان انذر قومک بیا دعوت د نوح علی السلام بیانې کې آیت نمبر 2 او 3 کې او بیا بیانې کې فائدہ د دعوت د قبل اولو آیت نمبر 4 کې بیا بیانې کې وخت دعوت او کیفیت د دعوت آیت نمبر 5 نو اخل آیت نمبر 9 پوری بیا بیانې کې فرار تختیدل او انکار د قوم د نوح علی السلام آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 کې جعل القمر جعل الشمس انبتکم جعل لكم الارض لتسلكوا منها دته نه کېږي دلایل سبان داو دلایل په ذکر کې آیت نمبر 20 پوری بیا 21 نه تر اخر د سورته پورې دویم باب به دي کې و بیانې کې فریاد د نوح علی السلام ان ارسلنا نوحا الى قومه اول رسول دې نوح عليه السلام چې الله د شرک د تردید د پاره را لګلې وخه ځکه سورته بقره کې تاسو وې کان الناس امه واحده نوح علیہ الصلوۃ والسلام پوری تمام خلق چې دین الله په یوالي باندې متحدو معرف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکي چې بعض علما فرمایي چې ادریس علیہ السلام پوری تمام خلق په یو دین باندې متحدو چې هغه دیني اسلامو بیا رفته رفته اختلاف پیدا شو ځکه د انسانانو په طبيعتونو کې اختلاف وی کنه معارف کې لګي د سورته بقره کان الناس امه واحده په تفسیر کې چار کنا په طبيعتونو کې اختلافونه په اغراضو کې اختلاف راغی اغراضو کې هر انسان خپل په غرض پس روان شو څوک توحید پس روان شو څوک شرک پس روان شو یقینا لګره موږ نوح علی السلام اله قوم یا خپل قوم ته انذر قومک مقصد د ارسال د نوح علی السلام سو ان انذر چې وي روا خپل قوم من قبل مخکې د دینه چې راشي ورته عذاب درناک ته ان انذر قومک دلیل دې په خبره چې مخکنی انبیا خاص لګل شي خپل قومونو د هدایت د پاره ځکه حدیث کې راځي مسلم کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکان النبی یوم صلی قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه نبی باندې لګل کېده خپل قوم د هدایت د پاره خاص کر او زه لګل شم د تمام خلکو د هدایت د پاره او دې ته لیکيږي اعلان د انذار کول خان مخکې ویل چې ان انذر قومک اعلان د انذار چې کینو په یا قومي سره کوي او اعلان د انذار چې کینو په دریو طریقو یو دعوت ورکول د عبادت او دویم دعوت ورکول د کفر او د شرک مخالفت کول او درم چې دینو دعوت د اطاعت ورکول قال نوح علیہ السلام فرمایله زما قوم یقینا زیم تاسو د پاره یې درکون کې ښکاران په دې مسلې چې عبادت وکړي د الله دا غنو یې رګه او زما اطاعت وکړي یغفر لكم من ذنوبکم دعا عظیمی فیدی الله ذکر کې دی اجابت دعوت دې قبول کونو دوه فیدې به ملاوي شي یو دا یغفر لكم من ذنوبکم ما بکی تاسو تاسو ټول ګناهونه من ذنوبکم من ذنوبکم اضافت د استغراق د ختمام ګناهونه زکه چې تا اسلام قبول کونه اسلام یهدی ما کان قبلهم تمام ګناهونه ستا معاف شي نو دا استغراق دی په هغه ګناهونو کې چې کوم ګناهونه په زمانه د کفر کې وخه نو پای کې استغراق شو او من ذنوبکم راتلون کې ګناهونه په حالت د اسلام کې عوام د اسلام په وسیله معاف کیږي په شرط دي چې توبه وباسي ښه چې دنیا سره تاسو مینا محبت کوئ دا غمین اور محبت په جماع تاسو مرګ یې کړی دی قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا اوقات دعوت الله بیانې د نوح عليه السلام په دې صورت کې نوح عليه السلام ډیر ځله رب ویلې دی ښا ډیر ځله رب ربي ربي بار بار وی چې ربي زما رب دا لومبنه ځلې چې نوح عليه السلام وی ربي او دا وی په طریقه د اتمام حجت او دې ته نه کېږي ذمہواری ساقطول او بیا وی چې ربي چې داوود نه فرمانه وضاحت بکین او بیا به رب وی د دعا د اجابت د پاره ای زما رب یقینا ما دعوت ورکړ دی خپل قوم ته لیلن د شپې و نهارن او د ورځې مظهری لکی چې لیلن و نهارن مراد دائما همیشه ما دعوت ورکړی دی الى جميع الاوقات من غیر تعطیل په تمام اوقاتو کې چې ما چھټی نه ده کړې خان د مدرسو چھټی وی کنه جمعې چھټی ده جمعرات نیمه چھټی ده نه نه نیم سوا کال مسلسل ما دعوت ورکړې ده نه نیم سوا کال او یا چې د نو لیلا و نهارام لیلانی مقدم کو زکه ما به درځي دعوت ورکاو نو یو به چې زنه مزګار تجارت کوم زمیدار کوم ګډي بيزي سمبالوم زما د شپې لاړم لیلا ما به د شپې ول دعوت ورک ونهار نو درځي فلم يزيدهم دعاء الا فرارا زیات نه کو دول لازمه دعوت الا فرارا مگر تختام دعوت نرستو چې دینو خلکو کې درې فرقې پیدا شوې نو تقسیمو کو فرارن یو قسم فرقه هغه وا چې هغه تابعدار وا ظاهرا او باطنا د فما من ما هو الا قليل یو څو کسان او دویم چې د ظاهرا تابعدار او باطنا نافرمان منافقین او داغه مشر چونو کنانو خان د نوح علی السلام زوی ادرمه فرقه چې ونه ظاهرا باطن باطن هر اعتبار سره نافرمان کافران دلته کې فرار نه مراد کافران دي د مخالفت څلور طریقې لمنه طریقہ چې دوبا غوتیو منډل خپل بګوګونو کې دا لمنه طریقہ د مخالفت خه او دې ته لکه کې سبب د هدایت بندول غوخو سبب د هدایت ته او دویم دا واستغشوا ثيابهم دویمه طریقه د مخالفت ځان به پټ کو پجامو کې دا دویمه طریقه د هدایت به بندونه د مقصد د پاره چې مونږه نوح علی السلام نو ګورخه یا مونږ هم نګوري زکه پیغمبر لیدل دا سبب د هدایت دی کنه صحابه کرامو ته پته کې مقام ملاو شو چاغو پیغمبر وکته او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم ور حرام دی پاغه چا من رانی چې چا زولې دل او دې بدبخت با خپل ځان پټاو په کپلو کې چې موږ نوح نو ګوري نه موږ نوح ګورو عليه السلام واسروا درېمه طریقه د مخالفت واسروا کلک بشله په زد باندې په کفر او په معصیت باندې بکلک ودرې دلخه او سلمه طریقه د مخالفت واستكبر او تکبر به کو استکبارن لوی تکبر په معصیت کې تکبر کول ثم انی دعوتهم جهارا درې طریقې د دعوت لمنه طریقه جهارن ادویمه طریقه ثم انی اعلنت لهم اعلان کول او درېمه طریقه واسررت لهم اسرارا خفیا او انفرادي ملاقاتونه کول بیا بشک ما دعوت ورکړ دې دوی ته جهارن په زور سره مفعول مطلق دی من غیر لفظه ثم اني اعلنت لهم بیا یقینا ما اعلان کړی دې دوی ته واسررت لهم اسرارا او پټ دعوت مور کړی دې دوی ته پټ دعوت امام مقاتل فرمایي چې کله قوم نافرمانی وکړه الله په دوی باندې بارانونه باندې کړ دا هغه بارانونو په وجه باندې زمکه شنډې شوې خزم شنډې شوې ښا بچی به هم نه پیدا کېدل او دا سلسله جاری وا جاری و صلیح کاله نبی ادمرا نوح علی السلام خواته چې ستا په وجه باران بند شوی دی نوح علی السلام ورته فرمایل بخنه وغواړي او د استغفار چې دی نو پنځه فائدې به بیانېږي او هر فائدہ چې دی مستقل دلیل دی د الله په قدرت باندې نو ما ورته وی استغفروا ربکم بخنه غواړی در رب خپل نه یقینا هغه دی غفارن بخنه کوونکې یرسل السلام علیکم مدرارا راو بلیگی پتا سمانی بارانو نا مدرارن پر لپسین دا د استغفار فائدې دي ښه په دا وجه زموږ په شریعت کې چې کله باران نه وریږي نو موږ صلات استسقا کوکه د رب نه باران غوښتل نو پای کوم استغفار مشروع دی کنه دا د جمهور صاحب اکرام مذهب دی چې صلات استسقا مشروع دی چې داغه خاص کیفیت دی پاک کیفیت سره موس کیږي او جمع سره کیږي سلور نعمتونه زیاد به کی تاسو مالونه او تاسو ځامن او را به کی تاسو لره باغونه د میوه او را به کی تاسو له نهرونه دا ټولې فائدې الله ته مال غستیو الله دې ځامن بند کړو باغونه چې دین واغه شړ شل نهرونه بند شل دا د قومینو د نافرمانه بوجه مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا دی لسم آیات کې مختصر زجر دی بیا مور پسې بیانې کې دلایل سبا سوچ له تاسو را چې عقیده نه لري د الله د عظمت او حال دا چې پیدا کړی تاسو په مختلفو حالاتو مختلف حالات چاون نطفه وام بیا صلیح رضی رسو چې دینو مزعش وا بیا چې دینو لطلا شوا بیا په مخه کېده کې دا اخر دا چې ثم السبيل يسر دنیا ته راوستي اوس دنیا کې عالمي دنیا کې چې ته یې داون نستا زندگی د پي اوس کولو ده بیا ستا غاخونه راوخیږي بیا غاخونه او غورځي بیا ځوان شي بیا ستا وادو شي او بیا پلار شي بیا چې دینو سخر شي بیا نیکشي اخر دا چې قبر تلار شي الله فرمایي اطوارن دا مختلف حالات پتا باندې راځي په دنیا کې الم ترو آیا تاسو نو ګره کیف خلق الله څنګه پیدا کړی دی الله سبا سماوات و اسماننا تباقا لاندې باندې اسمانونه ټینګول شي نو پتا سو بارانو مرول شي کنه دا اسمانونه پتا سو را غرزولم شي په تمام اسمانونو کې اوس پوګمې نشته دي جواب دا مفسرین لیکي چې دلته کې مضاف حذف دی ښا وجعل القمر فيهن في بعضهن بعضی اسمان نه مراد دي چې هغه صرف یو اسمان دی چې هغه د سماي دنیا ویل کېږي دا مسله ما سورج سماعي دنیا په دې کې نور اوس پوګمې نورو کې نشته او یا دا سی وای حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکم نزل رسول الله فی دور بنی نجار دالته ګوره دوری ویلې کنه فی دور بنی نجار د بنو نجار په کورونو کې الان کې صرف یو کورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکین شپه کړي وان نو فی دوری فی بعض دوری بنی نجار مراد دی هر کور کې د بنو نجار نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه نه وکړي دا رنګ دلته کوم فیهن مضاف حذف دی فی بعضهن چې زرغون کړی تاسو من الارض د زمکه نه نباتن په زرغون اولو بیا خو ماده بعیدی ته د انسان اشاره ده ځکه انسان د خاور نه نه دی راوته بلکې د مور نه پیدا دی د نطفه نطفه نه پیدا دی نو ماده بعیده مراد ده ځکه ماده بعیده چې دی نو هغه د انسان خاور ده کنه او یا چې د زندګۍ اسباب ته اشاره ده چې تاسو د زندګۍ چې کوم اسباب دي نو الله راو باسي د زمکه نه پاګه تاسو زرغونی کې کنه تازه کې ګایم غټي ګایم ثم يعيدكم بیا به تاسو واپس کې فيها په دې زمکه کې و يخرجكم او تاسو به راو باسي اخراجن په وخت کولو معلومیږي چې مسله د قیامت نوح علی السلام بیان کړي وخت والله جعل لكم الارض بساطا بساطا شپږم دلیل الله ذات ته چې پیدا کړی دا تاسو د پاره زمکا به سات نن غړې دلې دا تشبیه دا د زمکی بشتره سره لکه څنګه ایتن بشتره وغړې د پاسه بیا آرام کوي دا چې د زمکا الله غړولې د تاسو بیا آرام کوي لتسلکو وم دلیل دې د پاره چې وګرځي تاسو دې کې بیانې کې فریاد د نوح عليه السلام دعوت نرستو او د فریاد پنځه وجوهات به ذکر کړي توجه رمنه وجه اسو اسونی زمانہ فرمانی وکړه دیم وجه وتبعو من لم یزده د دنیا دارو تابعداري وکړه او درې موجب بیانې و مکرو مکرن کبارا او سلو موجب بیانې وقد ذلوا كثيرا پنځم موجب بیانې ولا تزيد الظالمين الا ظلالا دا پنځه وجوهات د بدعا دي خان په دغه وجه نوح علیہ الصلوۃ والسلام خیره وکړي خان او دلته هم رب وی خان رب انهم اسونی نوح علیہ السلام فرمایله ای زما ربا یقینا دی قوم زمانہ فرمانی وکړه او تابعداری وکړه د هغه چا چې زیات نه کاغل رمال داغ او نه اولاد داغ الا خسارن مگر تاوان د دین خسران نه مراد خسران د دین دی خل زما په مقابله کې د دنیادارو تابع شنه هغه دنیادار خلک چې او سراسر خسران کې دوه مبتلا کړه یا مراد دین علماي سودی اخلت چې ظاهر کې د مليانو جامع چولې وي لیکن حقیقت کې دنیا دارو کا ومکروا مکرا کبارا مخکې وینو چې مکرو اوس دلته کې د مکر تفصیل لیکم د کافرانو او چې پرې نه مپرېګ د الہتکم خپل معبودان لدعوت نوح د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت پوجا باندې اول نه الہتکم بطور عموم ویخه عموم زکه د دوه اپس کوم اختلاف وخا زکه بعض د یو معبود عبادت کو بل معبود ته به بدر دی وی چا به د ود عبادت کو نه ابو سوا ته بدر دی وی او چا چې د سوا عبادت کو نه یو غوس ته به بدر دی وی یا وخت به بدر دی وی ناول نه بطوری تعمیم الہتکم ویخه چګره پرې نګدای خپل معبودان د نوح علیه الصلاۃ والسلام د دعوت او جماعت ولا تذرن ودا ولا سوان او زهر یو تفسیر کوي د تعاطف د خاص ویل کېږي په عام معنی ولا تذرن او پرین د ودن ولا سوان ود بوت سوا بوت یعوس یغوس بوت یعوق بوت او د غرنګ نصر دا پنځه بوتانو خان امام رازی رحمه الله لیکي چې دا پنځه اولیاء نیکان خلقو او دی پنځو اولیاء چې د دوله و دعوت ورکاو د الله دی یووالي لیکن کله چې هو وفات شلو نو دا هو شکلونه جوړ کړم او بیا به دا هو عبادت کوخه امام رازی رحمه الله لیکي انه کان يموت اقوام صالحون فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمها وغرضهم تعظيم اولئك القوم الذين ماتوا حتى يكونوا شافين لهم عند الله مقصد دا چې موږ به دوی عبادت کوو نو دوی به زموږ سفارش وکړي الله ته موږ به د دنیا د عذاب نه بچو د آخرت د عذاب نه بچو والمراد من قول والمراد من قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا تفسیر کبیر دغه آیات په تفسیر کې لیکي او دا امام علوسی رحمه الله فرمایي چې دا د دوه بزرګانو مشرانو دوله دعوت ورکاو د الله دی یوالي لیکن هر کله چې هغه وفات شله نو شیطان راغی دوته چې خپکیږي ما دا و مجسمه جوړی ک دا و عبادت بیا شروع کخ او بیا اوله چې ځان خپل د طرف نه نمونه یې کیو ولا تزرن ودن یو بوتو چاغه ته به ود وی ځکه ود وی لیکي کې محبت پیدا کول دا د محبت نه غسته شوی دی نو دغه خواته بتلل او محبت به ته غوښتو چې زما زما د خزه یا زما زما د خاون په درمیان کې محبت پیدا شي او دیم نمبر چونو ولا سواعن سوا چې دینو دا سر کې یو زنانه او داغي نومو او او باندې چې دا یو بہادر سړی و بہادر سړی هغه به دا دعوت چلو چې خلکو اصل بہادر الله دی کله چې هغه وفات شو داغه مجسمه جوړ کړه بیا به داغه نه بهادری غوښتله اتحاد او اتفاق به داغه نه غوښته د قومونو په درمیان کې به مضبوطی داغه نه غوښته بیا بل بوتچون هغه یغوسو هغه به فریاد رس غنم او یعوق چې دین هغه به رافع البلا غنم او نصر چې دین هغه نه به عمر غوښتم ځکه نصر اصل کې کارغه تویل کېږي عبرانی جبه کې د کارغو عمر زیات وي نو د نبی زیات عمر وخت او بیا امام رازی رحم الله فرمایي چې دغه بوتان چې دین رو رو داغونه چې دین عربو ته منتقل شلخه عربو ته بیا په عربو کې دا پنځه بوتان موجودو خو بیا زمانه تیرې دو سره چلے دا نمونه بیا بدلیدل را بدلیدل او شاه عبد العزيز رحمه الله فرمایي چې دا بوتان بیا هندستان ته منتقل شوی دي ښا الته کې بیا نمونه بدل شله مثلا ود هغه تبرهما ویلې کیږي سوا چې دین هغه تبشن ویل کیږي او یغوس چې دین هغه ته انزار ویل کیږي او یعوق ته چې دین شیوجی ویل کیږي او نصر چې نصر ته چې د حتومان ویل کیږي دا شاه عبد العزيز رحم الله لیکي خپل تفسیر دا بوتان چې دین بیا هندستان ته منتقل شول وقد ظلوا كثيرا د آیاتم دلالت کی په عذاب قبر باندې خل فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا نمونتل دوزان د پاره ما سوا د الله نه مددګاران معنا دا چې دی پنځو اولیاء او دله اس په دور نکړه رسولت احکامات نمبر 28 کې تیر شوی دی وقال نوح رب لا تذر الارض دعا د شر کې نوح عليه السلام په قوم باندې هر کله چې نوح عليه السلام ته پته ولګی دا د وحي په ذریعہ باندې انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس چا چې ایمان راوړ دې زما پیغمبر اپس ته کسان دي نور کسان ګره دي ایمان راوړل باندې نشته دي په دغه وجه نوح عليه السلام خیره وکړي نوح علیہ السلام فرمایله زما ربا لا تزر مپریدا په مقدس مکامل الکافرین د کافرانو نه دیارن یو کور آباد شوه دیار آباد کور ته لیکي دا آباد کورونه د کافرانو ختم کړ دلیل دی په دې خبره باندې چې کلام د قوم نه امید نه دی ایمان راوړلو نو دعا د شر غختل د انبیاء او طریقه ده لکه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا بد دعا کړې وکنه پر اعلی او زکوان باندې بخاری کې مکرر روایت ده او دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فردن فردن هم دعا غوښتي اللهم صلیت علی قلبا من کلابک یو خاص کافر مرادو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما ربا مسلط کې بدمانی خپل سپو کې یو سپې چې هغه منظره و او مکی والو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدعا کړې و د کات ساله او په جنگ یوهود کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم علیک بفلان و فلان یا الله فلان کې ونی وی فلان کې ونی وی دلیل دی په دې خبره چې څوک دین ته نقصان رسي هغه ته خیره کول دا قرآنی طریقه ده دا سنت د نوح علی السلام دی سنت د موسی علی السلام دی انک انتظرهم یذل عبادک یقینا کته پرېګ دینو گمراه کی ستا بندگان ولا یلدو الا فاجرا کفارا نو کوڅوک اعتراض کی چې کې دې شي د دوه مین دي نیکان راړي نو نوح علیہ السلام فرمایل زما تجربه او شوا په نه نیم سو کالو کې د دوه مین د چې دې څوک نیک را نړ ولا یریدو دو نه راړي د دوه مین دي نه راړي لا فاجرن کفارام مگر بدکار او ډیر کفر کوونکې اعتراض واردېږي چې نوح عليه السلام چې خیری کین او وایي چې رب لا تذر الارض من الكافرین دیارا آباد کور پرینک دینو په دې کوه ماشومان بچوم دي نو ماشومان بچو سو ګناه کړي امام رازی رحمه الله دا اعتراض دلته ذکر کوي فإن قيل ما جرم السبياني حين اغرقو د بچو سجرو مو چاغو غرق کړشلم جواب دا چې ان الله تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله په جواب کې فرمایي چې الله کریم داو بچی بن کړیو ښا مخکې ما تاسو ته وی کړ صالح کاله داو بچی نو شي نو ماشومان بچیونه بالکل بعض روایتو کې راځي چې اے زما رب بخناو کې ما تا زما مور بلار تا حضرت عطا امام المفسرین فرمایي لم یکن بین نوح و آدم من آبائه کافر د نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په درمیان کې دا بلارانو کې څوک کافر نوخه حضرت عطا فرمای اوجه دا چې هغه دور ټول د اتحاد په ایمان باندې لکه سوره بقره کې الله فرمایي کان الناس امه واحده ټول خلک چې دغه په ایمان باندې یو لیکن د نوح علیه السلام نو اخلا تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پور ډیر کافران تیر شوی او خاص کر زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آبا او اجداد کې ښه ډیر کافران تیر شوی دا ضروری نه ده چې پیغمبر پلار به مسلمانې ابراهيم عليه السلام پلار کافر او پاګې باندې نه سکتی موجود دي احادیث موجود دي ولی والدی یو زما مور پلار ته ولی من دخل او هغه چاته چې داخل شوی دی زما کور ته په حالت د ایمان کې انګین دی مراد دی او یا زامن مراد دی وللمؤمنین والمؤمنات ورمونږ هم پکې یاد کړو ښا انبیاء زین ډیر وسیوی ټول مؤمن نارینه مؤمنې زنانه ولا تزد الظالمین الا الا تبارا او مزیاتوا ظالمان لره مگر تبایی امتیازات د صورت اوقات د تبلیغ الله دی صورت کې بیان کړو او دا غرنګي طریقه د تبلیغ الله خو له واسطه نوح علی السلام او استغفار فائدې الله بیان کړې او اسماء مخصوصات معبودان باطله او دا غرنګي ادعیه مخصوصه د نوح علی السلام کیفیت مختلفه دعوت د نوح علی السلام په صورت کې بیان شوه بیا تمام صورت محکم دی منسوخ آیاتونه په کوم نشته دی دیانت صفات فعلیه والله دی صورت کې بیان نه او درې اسماء الحسنا په بیانېږي یو بربوی دیم الله دریم عالم او بیا رب چې دې په اوسو وجوه دی اول دا چې مخکې چې دلیل نقلی او د نوح علی السلام نه په دې صورت کې اوس دلیل نقلی د جنات نه پدرې میات کې دویم دا چې مخکنی صورت کې تسجیوا اولا بدعوت نوح په دعوت د نوح علی السلام نو دې صورت کې بیانې کې تسجیب واقعیت الجن واقعیت جناتو بیا داود صورت چې نه فی بکیږي د اشراق ارباو رد به په اتخاذ الولد آیت نمبر 3 کې او دغه رنګ نفي به د شرک په دوام آیت نمبر 18 او آیت نمبر 20 کې او نفي د شرک په تصرف بکیږي آیت نمبر 21 او آیت نمبر 22 کې او نفی د شرک فی العلم بکیږي آیت نمبر 25 کې آیت نمبر 26 کې بیا خلاصه د صورت برو کوګانی دی 28 آیتونه دي 285 د کلماتو تعداد دی 870 د حروف تعداد د خازن لګي بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو لمنه باب د آیت نمبر 19 پورې په دې کې الله حالات د جناتو ذکر کوي رومنی آیت کې بیانې کې تصدیق د قران چې جناتو تصدیق د قران کو فقالو ان سمعنا قرانا جبا چې جنات چې د مشرکین ته نسبت د صفاحت کوي وانه کان یقول السفیهنا ډیر کم کلاغه دی چې هغه الله سره شریک ګڼي بیا پنځم آیات کې بیانې کې ګمان د د ګمان صادق تکذیب خان ګمان صادق تکذیب وانا ظننا الم تقول الانس والجن على الله كذبا زمون چې د صادق ګمان داو چې په الله څوک دروغ نه وي اوس مونږ ته دې تکذیب معلوم شو بیا شپږم آیات کې بیانې کې شرک په استعاذہ داګه تردید بکین یعوذونا برجال من الجن فزادوهم رهقا بیا هم آیات کې بیانېږي چې جناتو کې منکرین د قیامت مو منکرین د رسالت مو داغه تردید بکی وانهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث الله احد اتم آیات کې بیانې کې حالت د جناتو مخکې د نزول قران نه نه هم آیات کې بیانېږي حالت د جناتو بعد نزول القرآن لسم آیات کې بام نفی د علم غیب بکې جنات د ځان نه وانا لا ندري اشر اريد ممن في الارض یو لسم آیات کې بیانې کې د جناتو فرقواریت بعد نزول قبل نزول القرآن دلسم آیات کې بیانې کې عجز د جناتو د لسم آیات کې بیانې کې ایمان د جناتو بالقرآن سره د بشارت نه بیا سوال لسم او بن لسم آیات کې بیانې کې داغو تفرق بعد نزول القرآن شپارسم اللسم آیت آیت کی بیانی کی ادخال الہی او بیا بیانی نفی نفی د شرک په دوام آیت نمبر 18 19 20 کی بیا 21 کی بیانی کی نفی د شرک په تصرف 22 کی بیانی کی رد شرک په استعاذین دا اوحی الی دلیل دی په دې خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنات نو لیدلی خو بلکې د وحی په ذریعہ نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملا شو چې جنات راغلي دي او زما دعوت ته وګه کړي مفسرین لیکي چې کله جنات د بر نه من اشلم نو دو تشکیلونه وکړم تمام دنیا ته او پاغه جماعتونو کې چې یو جماعت راغې حجاز ته خاص کر تهامه ته او په مقام د نخله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو د سار ټیمو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار موس کوخه قران واورید دا قران کې ډیر فصاحت او ډیر بلاغت او ویون کې د قران چې ناغم ډیر په عجیب کیفیت سره قران وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته پته ولګی دا چې د منع کولو سبب دغه دی ښه واپس لاړ قوم ته وینا سمینا قران نجبه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جنات سره ملاقات کړي دا واقعات مختلف دي خو مشکات شرح دا مظاهر حقیقی کې لیکي او مرقات کې هم لیکي مولا علی قاری رحمه الله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنات سره چې ملاقات کړي نو پښپغو مواقعو کې کړي دي ښا بعض ملاقاتونه مکی دي او بعض مدني دي چې یقینا غوږ کې خام انه محلا منصوب دی دا نائب فاعل دی لپاره د اوحیا او هو ضمیر شي اندی د ضمیر شان ویل کیږي چې شان دا دی غوږ کې خام نفر یو ډلې نفر هغه ډلې ته لیکيږي چې داغه تعداد د دریو نواخله تر لسو پوری ښه دا جنات د نصیبینو چې دا نه کسانو من الجن د پیریانو نام جمهور علما لیکي چې جن دا د نور حیوانات په شان جسم دی خان او دا غرنګي روح دی بدن هم دی او روح هم دی لکه انسانان روح او بدن چې راوځي شنو انسان ورته لګي دا غرنګي جنات هم دي خان او بیا بل دا چې الله جناتو کې عقل هم پیدا کړی دی په دا وجه الله مکلف کړ دي په شان د انسانانو فقالو دوی نا سمینا یقینا اوریدل دې مونږه قرانن دا سه قران عجبان چې د ناشنا مضمون والدین قران مصدر دی خان معنا د قرات دی بعض علما لیکي چې سورته رحمان اوریدل او بعض علما لیکي چې سورته علق اوریدل او معلومیږي چې په حیثیت د قران باندې د قران اطلاق جایز دی ښه عجبا ناشنا مضمون والام دا تفسیر د عجبن دی رهنمایي کوي حق ته نو موږ په یو دم ایمان راړو دلیل دې په خبره باندې چې قران ته وګ یک دین دا سبب د ایمان دی ښا جنات ګوره چې دا و شر غالب دی قران یې واورېدو نو ایمان یې راړو لیکن ابو جهل ایمان را نړ ولن نشرک بربنا احدا ملګری نه د نیولې ښه ولا ولدن او نه ولد دا د جناتو عقیده وا چې د الله بیبشته دی نعوذ بالله ادا عقیده وا چې د جناتو چې کم سرداران دي دا ولونو سره الله نکاح کړی دی نعوذ بالله حاشا وکلا سبحانك عذاب بهتان عظیم ولا ولدن نه انسانان په الله باندې دروغ وي نه جنات په الله باندې دروغ وي دا خو زموږ حکومانو په خلکو باندې دا دلیل دی په خبره باندې چې د قران د علم نه بغیر ګوره تا ته حق پرست نشي احکار کې دي ته د چا په باره کې دانه شوې چې دا حق پرست دی تر څو پورې چې تا هغه د قران په احکاماتو تللې نه قران خو تل ده د حق او د باطل پہچان چې کیږي دا په قران سره کیږي نو ګورا جنات به وی چې زمون ګمان داو چې انسانانو جنات په الله باندې دروغ نه وي لیکن کله چې مون قران واورید نو مونږ ته نفس الامر ښکار شو چې واقعي انسانانو په الله دروغ وي جنات په الله باندې دروغ وي نو پلار یو غر هغه ته بعد یل جن ویخه پیریانو نو به یریدل اول ته چې بلال نو دال فاز وی چې اعوذ بسید هاذ الوادی من صفهای قومه د دې وادي د دې غر چې کم سردار دی داغه په لمنه کې زه پناه غواړم نو بیا سید چې دی سردار با خپل ماتخ پیریان من کړ چې دا انسان راغلی دی ګوره دلته تکلیف نه ور کوي او بیا به په امن سره شپه تیر کړه بیا به سار لاړ ښا نو زبان بن ارت رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او چې په زمانه د جاهلیت کې زما یو پیره ملګری یا به زما خواته ډیر راته او زما چې کله شام ته تلم نو وادي الجن ته به دور رسیدم نو ما به خپل ملګری ته وی چې مالا پناه راک یو ورځ زرا لم مکی ته شام نه واپس لمه چې ګورم ما په هغه ملګری را روان دی پیره او ما ته په عربي کې په شاعرۍ کې لګیا دی ښا ځکه دا دور چې دی نو دا د شعر او شاعرۍ وو لکه څنګه انسانانو کې بهترین شاعرانو داسې په جناتو کې مو هغه پیره ماته وی چې یا زبابو یا زبابو اسماعیل عجب العجابو اے زباب ملګری اے زباب ملګری دعوت په مکه کې ورکی فلا یجاب دا څوک نه مني ویزه پریشان هم په دې معاملې کې اخر دار چرالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دا کلمه مې ویله مسلمان شو وانه کان رجال من الانس او یقینا و نارینان او یقینا لټو مونږه خبرونه د اسمانونو مونږ به د اسمانونو خبرونه لټول فوجدنا ان مونږ بیا مونږ ته مولې ات دکړې شوی حرسن د چوکیدارانو نام شدیدن سخت چوکیداران وشهبن او شغلی دي چې مونږ کې وطن به رخي جناب لګي وانا كنا نقعد او یقینا مونږ به کې ناس تو منها داغین مقاعد للسمع د ناسې په زینو کې چې موږ با وکسار نه کوله فمن یستمع الان چې اوس څوک وکسار نه کوي یجد له شهابا رصدا او به میزان نه پاره شغله تیاران وان لا ندري او یقینا موږ ته علم علم نشته دی نفي دل مغيب د جناتو نکی اشر اريد بمن في الارض شر مراد عذاب دی آیا د عذاب اراده شوی د باغ چا چې بزمکه کې دی اراده کړ د بدو من رب د دوره شدن د کامیابی وانا من الصالحون او یقینا مونږ کې باز نیکانو او باز مونږ کې د دین سیوا وکړه کنا ترای کقیدا دا مونږ کې مختلفې ډلې وي ښا نو اوسم مختلفې ډلې دي ښا لکه څنګه انسانانو کې احناف وي نو داسې جناتو کې محناف شته دي ښا څنګه انسانانو کې شوافی دي نو داسې په جناتو کې مشوافی شته دي څنګه مالکیه دلته کې داسې په جناتو کې دي نو ځان په معنی دی یقین دی او یقین راغی زمونږه چې نشو عاجز کولې مونږ الله فی الارض پزمکه کې او نشو عاجز کولې مونږ الله هربن په تخت سره وان لما سمعنا الهدى او کله چې مونږ د هدایت قران واوریدو نو مونږ په ایمان راړو چا چې ایمان نه پر خپل فلا يخافون دی یریږي بخسن د نقصان نه ولا راقنا نه د زیاتینه وان من المسلمون من القاسطون د قران دا اوریدون رسول لکه څنګه انسانانو کې دوه فرقې شوي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر دا چې په پیریانو کې هم دوه فرقې شوي ښه دوه فرقې من المسلمون مسلمانان ومن القاسطون کاګر روان قاسطون ظلم کوون کی په جناتو کې ظلم کوون کی مشته فمن اسلم چا چې اسلام قبول کو فولائک تحروا رشدا او هر شي دې ظلم کوون کې نو دوبه وی لپاره د جهنم حطبن خشاک د سوزولو والله استقامو دا دوی موهی ده خان قل اوحی الی انه استمع اغه منه وحی وا والله استقامو دا دوی موهی شو زمانه بي او ما ته وحی شوی دا والله استقامو لطریقته که استقامت حاصل کړ د انسانانو او د پیریانو علت طریقه تی په دین اسلام باندې لاس کیناهم نو بس کوم په دوه باندې مان غدقا او بډيري خوږي وو لنفتنهم فیهم د دې لپاره چې موږ امتحان کو بدو او ما یو دې چا چې ما خواړو د حکم در خپل نام ذکر نه مراد حکم د توحید دی خان یسلک هو عذابا سعدا یا مساجد نه مراد چې اندامونه د سجدو دي چې په دې اندامونو د سجدو باندې صرف یو الله ته سجدي لګوي بل چا ته سجدي مه لګوي فلا تدو مبلای سره د الله نه یسوک وانه لما قام عبد الله سررم وحی ما ته وحی شوی دا چې بشک عقل او درې د الله بندان معلومیږي چې دعوت په ولاړه کول جایز دي ښه یا قیام نه مراد چې د مستو درې دلی یدوه دعوت ورکاو خلکو ته یا بلا خپل رب کادو یکونون علیه لبدا یا لبدا نزدې دا چې شي دا خلک باغ باندې را پړن او یا زمان نبی انما ادعو ربی یقینا زبلم رب خپل او شریک نه غنم الله سره هیڅوک او یا زمان نبی انی لا املک لكم ذرا نه لرم اختیار تاسو د بار د هیڅ ضرر او نه د فائدې او یا زمان نبی انی لن یجیرنی من الله احد پنا نشرا کولې مال د الله طرف نه یسوب ولم اجدا زبن مم ما سوا د الله نه ملتحدن زید پنا الا بلاغ من الله مگر زه رسوم تاسو د الله پیغامات من الله د الله طرف نه ورسالات یو پیغامونه داغه ومن یعص الله چاچ نه فرمانیو کړه د الله او د الله د رسول نو یا سه نه مراد کفر دی ښا یقینا وی باطل لپاره ور د جهنم همیشه به پاګه کې ابدا همیشه حتا اذا راو ما یودون حتا ابتدایه دی تر دې چې دوی ګوري هغه عذاب چې دوی سره وعده کې دي شي عذاب د قبر مراد دی عذاب د قیامت فسيعلمون ان دوی به پوه شي من اضعف ناصرا چې څوک دې کمزور امدادي او لکشمار والا او ای زما نبی ان ادریا قریب ما تو ادونا نه پیګم نږدې دی هغه عذاب چې تاسو سره وعده کې دي شي یا مقرر کی هغه د پاره زما رب لري والے عالم الغیب عالم دې په هر پټ فلا یثیر علی غیبه پس نه کار کوي یا نه ور کوي خپل غیب احد نه چاته د بعضی مغیبات اطلاع الله ور کوي الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې ور کوي د رسول خپلنا هغه ته د بعضی مغیباتو اطلاع ورکی فإنه يسلك یقینا روان کیږي من بین یدیه داغه نمخ کې او داغه نرسو رسدن چوکیداران ځکه هغه ته چې د اطلاع د مغیباتو ملاوه شونه د پیغمبر دی او پیغمبر بیا کافر نه پریږدي وجني داغه د حفاظت د باره الله کریم فرشتي مقرر کی لیا لمن قد ابلغ رسالات ربهم دې لپاره چې ښکارا کی چې رسول دی دی رسولانو پیغامونه در بخپل واه تبما لديهم او راګر کړی دي هغه چې دوسر دي واه ساکل شي عدد اشمارل دی الله هر شي شمارل دی الله هر شي عددن په پوره شمار سره الله دې عمل توفیق راکړي د مزوخت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين